کړو چې څه داغي پزړه کې وو داغي قصد وکړو وهممت انا بها او ما قصد د زلیخا وکړو لاقهرها بالدفع عن ذلك چې زه ازما پزړه کې چې سدي ما غي ته قصد وکړو نو زلیخا د خپل زړه مراد ته قصد وکړو ما د خپل زړه مراد ته قصد وکړو د زلیخا د زړه مراد څو زناوه او زما د زړه مراد څو تیخته و ځان خلاصول نو ما خپل مراد ته قص کړي غي خپل مراد ته قص کړي دي فالاشتراک فی طلب القهر مني ومنها اشتراک پدې کې دی چې هغه هم قصد کړي مام قصد کړي دی خو مقصود بدلو دا غي مقصود یو شی او زما مقصود بل شی هغه یو شی ته قصد کړي او ما بل شی ته قصد کړي نو یوسف علی السلام د خپل ځان نه جواب ورته ورکړو یعنی اشتراک په قهر او په غلبه کې دی اگر چې د هر یو مقصد جدا دی او به یوسف علی السلام ورته و فرمایل چې په خپل امراه العزیز وای کنه چې الان حس حس الحق آیت قرآن وسته نه دی کتله روسته قران کې پخپل راضي قالت امراه العزيز يوسف عليه السلام ورته په روحاني طریقه وای وای ته پخپل قران نه دی کتلې چې امراه العزيز ورته ویل الان حسحس الحق اوس حق کار شو انا راوته عن نفسه فاستعصم ما د دنه مطالبه کړې و و انه لمن الصادقین او دې رښتینی و او به ورته یوسف علی السلام څه وایي وای ګوره زما په قصه کې په یو ځای کې هم داسې نه دی راغلی چې انا راوتها عن نفسها بلکې همیشه داسې راځي ولقد راودته عن نفسه هغه مطالبه کړې و او چرته یو ځای کې په صورت یوسف کې رانغله چې راودها عن نفسها یوسف علی السلام دا غینه مطالبه کړې و نو یوسف علی السلام هم نو کړي مېلانی قلبیم نو راغله معصوم ځکه د پیغمبر د بدن خټه چوي دا د جنت نه راخستل شوی په جنت کې تصور د شر نشته نو په پیغمبر کې تصور د ګنا نشته د پیغمبر نه تصور د ګنا نه کیږي ذالکم په دې کې دوه احتمال دي بلکې درې احتمال دي یو احتمال دا دی چې دا کلام د یوسف علی السلام شي او دویم احتمال دا دی چې دا کلام د زلیخا شي که کلام د زلیخا شي نو د اخنهو اخنهو ضمیر به یا یوسف علی السلام ته راجع کوي او یا به عزیز مصر ته راجع کوي نو کله دا کلام د زلیخا شي نو د اخنهو په ضمیر کې دوه احتمال دي لدی وجنه ټول درې احتمال اول دا چې دا کلام د یوسف علی السلام شي یوسف علی السلام فرمای زالی دا تثبت چې دا ما خبره ټینګ کړه چې دا دوسیه صفا کړي که تا ته وایم اے مخاطب غیر معینه دا د څه د پاره و دا دوسیه مې ولې صفا کړه ليعلم دا د دې د پاره چې پوه شي عزیز مصر انی لم اخنه چې ما د سره خیانت نه دی کړم بالغیب دا حال د مفعول د اخنه نه یعنی حال دا چې دا غایب زمانہ حال دا چې دا غایب زمانہ انی لم اخنه ما د سره خیانت نه کړم بالغیب حال دا چې دا غایب زمانہ یعنی وهو غایب عني او یا د فاعل د اخنه حال واقع شوه دی یعنی وانا غایب عنه چې زه د نه غایب لم اخنه بالغیب وان الله یعنی وليعلم ان الله او د دې لپاره چې دې پوښي چې الله پاک لا يهدي فلار نه برابروي قید الخائنین مکر د خیانتګرو د خیانتګرو مکر الله پاک په لار نه برابروي دا وی وی مولا علی قاری صاحب ابن عربی ته زندی قوم ملحد ویل ده ځکه د عقیده د وحدت الوجود او حلولیه نو ما خو په مولا علی قاری صاحب رسایلو کې نه دی لیدل روح المانی مې دې ځکه کتلې دا غور ته غټ ولی الله وی اوله سپاره کې د خالدین د لفظ لاندې وګوره غټ ولی الله ورته وي او کلکه دفاع کړي دا نو کوي لمبي نو مجتهد خطا کیږي او حق ترسيږي نو مولا لقاری سب په طریقې ولا خطا کیږي او حق ترسيږي بل دا چې په روح المانی کې په مولا لقاری رحمه الله ډیر ردونه دي مولا لقاری رحمه الله چې د پیغمبر علی السلام والدین ته دوزخیان ویلي دي نو روح المانی وای او هو او ابوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام مور او پلار چي دي ماته د مولا علی قارینا قوي موحدین او جنتیان ښکاری روح المانی داسي وای او ابوا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارت داسي ده خیر عندي من مولا علی قاری داسي د مولا علی قاری رحمه الله پنه نظمات د پیغمبر علی السلام والدین بهتر دي بهر تقدیر که ویلی می ما خو نه دی لیدلی خو خطا شوی به نو خطا کیږي خو انسان نو الته روح المانی وګوره جوابونه کړی د ابن العربی رحمه الله نه هغه کوم عبارات باندې چې خلک اعتراضات کوي هغه ته جوابات کړی دي یو حلول یو حلول دی بل ظهور دی ګوره حلول دی ته وایخه صوفي عقیده د حلول نه ساتي ابن عربي تاسو په احقاق الحق یو ګوره اوس مې را پیاد شو احقاق الحق مالک لیکل دی چې د صوفیا کرامو ته څوک د حلول عقیده منسوبوي نو دلته مې د ابن عب... ابن عربي صاحب عبارت د صفدر صاحب د کتاب نه را نقل کړی دی د صفدر صاحب د کتاب نه د احقاق الحق کې غالبا څلورم جلد کې مې د تصوف مسله لیکلې ده ابن عربي صاحب فرمایي چې د حلول عقیده د کفر ده د صفدر صاحب د کتاب نه را نقل کړی ابن عربي صاحب د حلول قائل نه دی بلکې د حلول عقیده ته د کفر عقیده وایي صحیح حواله مې درته په خپل کتاب درکړه خو ما د صفدر صاحب د کتاب نه را نقل کړی د صفدر صاحب کتاب د تریاق اکبر بزبان صفدر دلته د تصوف په بحث کې لیکل خیو حلول د ګورا صوفیا کرام د ظهور عقیده ساتي د حلول عقیده نه ساتي حلول دی ته وایي چې دوه شیان داسې سره یو ځای شي چې د دواړو نوم بدل شي او دریم نوم ورته کې خودل شي دی ته حلول وایي لکه اوب او ګوړه دا سره یو ځای کا د اوبو نوم بدل شي په شربت او د ګوړي نوم هم بدل شي نه د اوبو نوم پاتې شي نه د ګوړې نوم پاتې شي د دواړو دریم نوم شي چې شربت ته دې ته حلول وایي نو چې دا کائنات په الله کې داسې حلول وکړي چې د الله نوم هم پاتې نشي د ممکناتو نوم هم پاتې نشي یو دریم نوم ورته کې خودلی شي دې ته حلول وایي ښه حلول دې ته وایي او دې ته ابن عربي صاحب د کفر عقیده ویلې ده حلول دې ته وایي اول حلول زده کړه چې دوه شیان یو بل کې سره نه نوځي په داسې طریقه سره نه نوځي شاباسي چې د دواړو نمونه بدل شي دریم نوم ورته کې خودل شي لکه شات په شودو کې واچوه دریم نوم ورته کې خودل شي چې شربت دی دې ته حلول وای او یو ظهور دی ظهور دې ته وای چې اوس یو موټر یو سړی ووهي نو ظاهر بین دې ته ګوري چې دا په دې موټر مړ شو صوفي دې ته ګوري چې دا موټر نه دی وژلی د دې شاته د الله یو صفت دی چې الممیتو دی نو هغه د الممیتو صفت دی وژلی دی نو دته په دې موټر کې الله ښکار شو موټر کې الله ښکار اسانه مثال تا ته وایم دا موبایل ماته یو اجي سیب راوړی دی مخکې مې دا موبایل اوس پروت دی او هغه اجي سیب ملیشیا کې دی هر وخت چې زه د موبایل ته ګورم هغه اجي سیب ته دعا کوم په دې موبایل کې راته هغه اجي سیب ښکاري موبایل کې خو راته اجي سیب نه ښکاري دا موبایل راته هغه را یادوي او هغه ته زه دعا کوم صوفي کرام هم داسې وایي په دې ونه کې راته الله ښکاري په دې ستنه کې راته الله ښکاري دا سیده لکه ته چې وای تا ته یو چا کتاب اخسته وای په دې کتاب کې راته هغه حاجی صاحب ښکاري چې د ماته دا کتاب اخسته یعنی هر وخت راته یاد ده د غوی نظر همیشه د الله په صفات وي ډوډۍ درته چا درکړه نو ستا نظر خو په دې سړی دی او د صوفي نظر د الله په یو صفت دی چې الرازق نو په دې ډوډۍ کې هغه ته د الله یو صفت ښکاره شو چې الرازق دی په دې پوه شو نو دې ته ظهور وایي ښه د حلول او د ظهور په مابین کې فرق دی او بل وحدت الوجود کې خو ما درته مسله ذکر کړه وحدت الوجود خو خص د کوي وحدت الوجود څه ته وایي تاسو جواب راکړئ کا بس وایي لا موجود الا الله نو چې نس د کوی به څه فائدہ وشي مخکې مې درته تفصیل وکړو وحدت الوجود څه ته وایي لا موجود الا الله بس دا د وحدت الوجود معنا ده وحدت الوجود څه معنا لا موجود الا الله کته و چې دا قضیه خو دروغجنه ده لا موجوده الا الله دا د پکیم موجود دي زم موجود دي دا کتاب هم موجود دی نو ته دا قضیه کاذب نه ده دا داسې ده لکه لا فتا الا علی لا فتا الا علی لا فتا الا علی صادقه ده که کاذبه ده صادقه ده الناقص کالمعدوم دا قانون دی کنه الناقص کالمعدوم نو د نور خلکو وجود ناقص دی او د الله وجود کامل دی او الناقص کالمعدوم لدی وجنه خلقوی لا موجود الا الله په دې کوشش نو وحدت الوجود اسانه مې درته ویلې وحدت الوجود څه معنی لا موجود الا الله صحیح کته چې لا موجود الا الله خو نه ده صحیح جواب ورکا الناقص کالمعدوم ناقص کالمعدوم دی لکه لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار دا څه خلک وایي کنه نو د وحدت الوجود دغه معنا ده په دې کې څه نقصان دی نو اوس صرف د خلکو خبرې مر نه کلوي تحقیق کوي تاسو د تحقیق مرتبه ته ځان ورسوي یو پالټي کې چې داخل شوي نو د دې پالټي د وجه نه خپل دین متبا کوي چې د دې پالټي دا نظریه ده نو د دینه بز په کرنګم دا نظر مان څوک نشيسته ته خپل تحقیق وکړه پالټي پروا مو ساته خپل تحقیق چې په کم طرف لاړو پاغه طرف ځه دا د پالټي والا تم دغه نصيحت ده د اکثره مرګري چې د تبلیغیانو خلاف یا د پیرانو خلاف دا د وی پالټي د وجه نه تحقیق نه کړي بیچاره غانو ته تاسو نه وکولا کې پیژنیم منصور صاحب حلاج چې دی وای کافر دی لکه ولی کافر دی بس به به ګونګ خلنی ولې وی حلاج کوم وخت تیر شوی دی ابن عربي کوم وخت تیر شوی زه تاریخي ذکر کا بس تاریخ مرته پته نه پلاری څوک موري څوک وطن څو دا په پنت ورته نه ولی ورته کافر وای ځکه پالټي می ورته کافر وای دا د پالټي د محبت د وجنه په خلکو د کفر ټاپې ملګوي نو خپل تحقیق کوي ښه یو بل مسله مې غوښته اوس رانه هېره شوه ښه د وحدت الوجود په موضوع خو پوه شو الزامن زه پنځپیریانو ته وایم الزامن وحدت الوجود تاسو په هدایت الحکمت دا وفاق دغه غضب شو کنه چې اوس به تاسو ته ټول هدایت الحکمت سره تکراري که وفاق نه وینو دا غضب به اوس نه و ګوره دو انسانان نه دي دا دو طالبان د دوی په مابین کې وحدت د انسانیت دی وحدت او نقطه د په هدایت الحکمت او په متول کې کل وحدت و نقطه تی د دې په تفصیل کې المدرس الافضل فيما يرمز واشار اليه في المطول هغه کوم دا تحقیق کړي دی او ما خپل شرح کې کړي تاسو لن زه پوي کوم دا دوه طالبان دي د دوی په مابین کې وحدت ده کم وحدت ده وحدت انسانیت یعنی دا دواړه په حیواناتک کې شریک دي نو وحدت پکې شته خو اتحاد نشته دا یو ماته افغاني ښکاری او دا بل مومن دی دا یو شینواری دی دا بل مومن دی اتحاد نشته خو وحدت شته کوم وحدت ته پکې وحدت انسانیت نو د زید او د حمر په مابین کې وحدت انسانیت دی صحیح شو اوس لږ مخکې لاړ شه د دې دوړو طالبانو یو خه حیوان یاد کوم چې دا دوړه خپنه شي خه حیوان زمره بیات کوم د دې دوړو طالبانو د زمری سره وحدت دی په څه کې وحدت دی په حیوان الناطقون کې ښه د دې دوړو نه څه وشو د دې دوړو وحدت په څه کې په حیوان الناطقون کې صحیح شو د دې دوړو طالبانو بیا د زمری سره وحدت په څه کې دی په خالی حیوانون کې خالی حیوانون کې وحدت دی جوهر جسم نامن حساس متحرک بالاراده دا د حیوان تعریف دی نو به هر تقدیر په حیوانیت کې سره اتحاد دی نو وحدت شته خو اتحاد نشته د اتحاد او د وحدت فرق درته ذکر کوم ګوره دا دواړه طالبان د زمری سره وحدت لري کنه په څه کې وحدت لري په حیوانیت کې خو اتحاد نه لري زمره په ځنګل کې دی دوی په مدرسه کې دي خدا ختم شو د دین لګ مخ کې راځو د دې دیوال سره د دې دوړو طالبانو وحدت ده په جسمیت کې ښه د دې دیوال سره په څه کې وحدت ده په جسمیت کې خو اتحاد نشته دیوال هغه دی او دوی دواړه دلته دي خو اتحاد نشته او وحدت شته خو د دې جسمیت نه لګبره لاړ شه د اجزا ولا تدت لا تتجزا سره اجزا لا تتجزا جسم نه دی دا غوي سره د دې دواړو طالبانو وحدت ده په جوهریت کې په څه کې ور سره وحدت ده په جوهریت کې په دې خو پوه شئ ښه دا غیر هم لګبر لاړ شه د الله پاک سره وحدت ده په څه کې په وجود کې د جوهر نه بره وجود ده کنه یعنی الله پاک هم وجود شته په دې دواړو کې وجود شته ګوره د دې دواړو ما به الاشتراک انسانیت د دې دواړو د زمری سره ما به الاشتراک حیوانیت د دې دواړو د دیوال سره ما به الاشتراک جسمیت د دې دواړو بیا د اجزا ولا تتجزا د ملائکه سره ما به الاشتراک جوهریت د دې دواړو د الله پاک سره ما به اشتراک وجود دی الله کې موجود شته په من کې موجود شته نو د وحدت الوجود یو معنا دا ده یعنی الله کې موجود شته په من کې موجود شته نو اوس زوابي او پنځپيري ته وایم وابي او پنځپيري د خنزیر سره وحدت لري په حیوانیت کې خو شو کنه پڅ کې ور سره وحدت لري په حیوانیت کې یو ابي او پنځپیری دی او بل طرف ته خنزیر دی د دې دواړو په مابین کې وحدت دی په څه کې وحدت دی وایه په حیوانیت کې نو آیا دا په حیوانیت کې وحدت دا اوس مستلزم دی حینیت د دوی لره چې دا وابي او پنځپیری ته عین خنزیر وایي نه کنه وابي او پنځپیری انسان دی او خنزیر خو حیوان دی جدا شی دی وحدت شته خو اتحاد نشته نو دا رنګ د الله سره وحدت الوجود هم دا مطلب شو وجود ما به الاشتراک دی خو اتحاد نشته چې د الله نه ممکن جوړ شي او د ممکن نه الله جوړ شي هغه یو مې د وفاقیانو د پاره ویلي دا بل مې د نظامی درس نظامی ولا طالبانو ته ویلي د وحدت الوجود مې دوه ترشیحات درته وکړه ان شاء الله چې اوس به هم سر پې خلاص شوی ان وان الله لا يهدي كيد الخائنين الله پاک چې د هدا زدم شو کنه که خالی خان دی دا دواړه مزده شو او وفاق ولا د غبل زده کی او د نور طالبانی د بل زده کی او کدواړه مزده کیږي ذهنانه دواړه خزده کوي دویم دا چې دا کلام د زلیخا بیبي دی زلیخا وایي ذالک دا اقرار چې ما وکړو چې یاره ما مطالبه کړې وه خو وقوع ونه شوه یوسف علیه السلام معصوم او زما په زړه کې غلطې ارادې راغلې دا د دې لپاره لیعلم چې پوه شي عزیز مصر انی لم اخنه چې ما غټ خیانت نه دی کړی یعنی زنا نه د واقع شوی په حالت غایبه د عزیز مصر کې پدې پوه شو او یا د لیعلم او د اخنه زمیر یوسف علی السلام تراجی کا زلیخا وای دا اقرار می د دی وجنه وکړو یوسف په جیل کې او ما د ریان ابن الولید په مخ کې اقرارونه وکړو لیعلم د پاره د دې چې پوه شي یوسف علی السلام انی لم اخنه چې ما د یوسف علی السلام سره خیانت نه کړې دروغ مې ورکونی نه دی تړلی بل غیب په حالت غایبه د یوسف علی السلام کې چې هغه په جیل کې او ما ورپسې بیا هم دروغ ونه تړل صفا صفا اقرار مې وکړو چې هغه معصوم دی وما ابرئ نفسي کدا کلام د یوسف علی السلام شي په دې کې ممغه د تیر آیات په شان دوه احتمال دي یا دا کلام د یوسف علیه السلام دی او یا دا کلام د زلیخا بیبي دی کدا یوسف علی السلام شي نو بیا به معنا دا شي چې وما ابرئ نفسي ګوره ما د تبلیغي حضراتو د لپاره تعویل وکړو کنه بیان د واقع می وکړو ځان نه منه کړي دا وی زړه کې هم دا خبره ده لہذا په خله داسي وایي خو د هغوی نه خو مې غټ تاویل د صوفیه کرامو دپاره وکړو وحدت الوجود کې نو دوی په کار دی چې د هغې نه ډېر خوشحاله شي نو یو مسلمان ته به کوشش کوي چې کافر ورته ونه وایي نه صوفیو ته او نه تبلیغیانو ته نه طالبانو ته ځکه هر کلام اوس وحدت الوجود څومره خطرناکه محتمله مسله ده چې دا تاویلات پکې ونه کې نو کم سرحد د کفر ته ورسېږي د ظهور او د حلول په مابین کې چې فرق ونه کې دا تاویلات پکې ونه کې نو بیا خو به د کفر نه یو انسان هم بچ نشي لهذا د مسلمان د زړه مطابق به داغه د خلی تعبیرات مؤول کوي چې هغه په زړه کې څه نو د خلی چې کومې جملې دی پاږي کې به هغه څه تعبیر کوي که اوس تبلیغیان را پاسي کې چې پیران ټول کافر دي وحدت الوجود باندې قائل دي نو به دا بیچاره لګي تعویلات په پکې کوي لدی وجنه اول نو ورته مو وایا چې خپوي چې دغه مقصد دی نو به ولې ورپسې لګي وما ابرئ نفسي یعنی دا زما عصمت یوسف علی السلام فرمای چې ذاتی نه ده حق پیر صاحبان وای چې موږ پکې دا تعویل کو په دې تعویل تاسو قسمن وای چې عوام په پویږي دا ما چې درته ویلې دا دوه تعویل چې ما درته وکړه عوام په نه پویږي دا دومره خط سخت تعویل شو کمزوري طالبان هم په نه پویږي کمزوري مولا هم په نه پویږي نو چې نه پویږي نو د دوی تعویل ته اشد ضرورت ده او د تبلیغیانو په باره کې چې کم تعویل ده خو ډیر خفیف ده هر څه الله کوي یعنی د الله په اراده کوي وما ابرئ نفسي الله پاک فرمای یوسف علی السلام فرمای وما ابرئ نفسي یعنی زما د عصمت ذاتی نه ده بلکې فضل خداوندی ده خو بیا زما دا تجربه ده کل حزب بما لديهم فرحون ده دا چې طالبان یو کلمه سره درس وي بیا په خپل د تعصب په خرس پوری سميږي نه خدا خبرې ما درته د دې وجه نه وکړي چې کوم غیر متعصب طالب یا غو خپل عقیده بچ کی متعصب نه بچ کی وما ابرئ نفسي یعنی زما عصمت ذاتی نه ده بلکې فضل خداوندی ده یوسف علی السلام وایي چې زه معصوم شوم دا معصومیت زما ذاتی صفت نه ده دا الله ما ترا کړی ده ان النفس لاماره بالسوء ځکه نفس چې ده اماره بالسوء ده یعنی اماره بالذات ده د ګناهونو الا ما رحم ربي مگر که فضل خداوندی وشي نو بیا د نفس او د شیطان نه انسان بچ کیدی شي ان النفس لاماره بالسوء دا خبره تواضعا کړی دا نفس په څلور قسمه ده نفس لوامه نفس اول نفس اماره بیا نفس لوامه بیا نفس مرجیه بیا نفس مطمئنه د پیغمبرانو نفس مطمئنه نفس هغه اخیری مرتبه قوي نفس اوله مرتبه ټیټ نفس چې د نفس اماره ده د دینه لګوچت لوامه ده دا غینه لګوچت مرجیه ده او اخر کې مطمئن نه ده نو ان النفس لاماره بسوء نفس چې ده په اعتبار د ذات دا خلکو ته امر کوي د ګناهونو الا ما رحم ربي د استثناء منقطعه ده او ما مصدریه ده یعنی لكن رحمت ربي الا ما رحم ربي یعنی لكن رحمت ربي لیکن رحمت د رب زما ده نو استثناء منقطعه ده او یا استثناء متصله ده ان النفس لاماره بالسوء في كل الاوقات بشک نفس چې د خلکو ته امرونه کوي په ګناهونو في كل الاوقات الا ما رحم ربي یعنی الا في وقت رحمت ربي مگر په وخت د رحمت د رب زما کې نو په دې وخت کې دا به امر ورته په ګناهونو باندې نه کوي رسول یوسف علی السلام دا خبره تواضعا کړې ده چې زما نفس اماره ده ان ربي غفور الرحیم په دې کې د خبرې ته اشاره کوي چې دا نفس اماره چې کله توبه وباسي نو د دې نه بیا لوامه جوړیږي لګه ترقی کوي بشک زما رب غفور او رحیم دی وقال الملك اتوني به ویل دي بادشاہ چې تاسو راتللو کې ما ته په یوسف علیه السلام استخلصه لنفسي چې خالص کړم دغه یوسف علیه السلام زه د پاره د کارونو د خپل ځان یعنی زما به خاص مشیر شي فلما کلمه چې کلا فلما کلمه چې کلا د بادشاہ د یوسف علی السلام سره خبرې وکړي نو قال د بادشاہ ورته ویل چې انک اليوم لدینا مکین امین بشک ته چې لدینا زمون پنیز باندې نن ورځ مکین یعنی صاحب مکانه و مرتبه خاوند مرتبه امین امانتګری یعنی مؤتمن علی کل شی په هر شی باندې امانتګری قال اجعلني على خزائن الارض نو او فرمایل ورته یوسف علی السلام چې مقرر کما على خزائن الارض په خزانو د زمکی نو دا مطالبه د عوامو د نفع د پاره وکړه کله چې یو سړی ته سر خپل ځان اهل ښکاری او نیت مخی نو بیا د یو منصب مطالبه کولی شي لکه نن سبا جمعیت علما والا د وزیر اعظم د پاره مطالبي کوي وټونه چې یو مطالبي کوي نو دوی د ځان د پاره بیا دا آیت په استدلال کې ګرځي چې یوسف علیه صلوات و سلام تخپل ځان اهل ښکارېدو او نیت خو لدی وجنه د یو منصب مطالبه وکړه نو موږ هم داس یو د نواز شریف او د بنظیر او د دې خلکو نه خوخیو او نیت هم خدای چې اسلام او شریعت به حاکم کو که حاکم نه کو نو د لګي بيدینه دفاع خو به وکړو نو قال اجعلني على خزائن الارض مقرر کما په دې خزانو د زمکی انی حفیظ علیم د خزانه چی د پر دو صفته پکار دي یو دا چې سرکاري مال بنه ځای کوي او دویم دا چې څومره خرج کول ضروری وي پاغي کې به کوتاهی نه کوي او دا دواړه صفات په ما کې شته حفیظ خصتن کې د اموالو سرکاري مالونه نه ځای کوم او دویم دا چې علیم د خرچې ځایونه راته معلوم دي د ضرورت په ځای کې زه خرچه کوم نو ما وزیر خزانه کا وکذالک او په مثل د دغه مذکور نعمت باندې ها اوس د کافر په حکومت کې ډیپټي واخیسته یوسف علی السلام ریان ابن الولید په دغه ټیم کې کافرو د چې ورسره وزیر د خزانه ورسته په روایتو کې راځي تاریخي روایتو کې چې ریان ابن الولید د پلاس ایمان راوړ بیا خو په کم ټیم کې چې د مطالبه د دې منصب کوله دې ټیم کې خو کافر وکنه ورسته به د پلاس ایمان راوړو او حتی چې به داسې براینام ریان ابن الولید بادشاہ حقيقي بادشاہي به د یوسف علیه السلام حقيقي بادشاہ به دی خو د کافر په حکومت کې به هم ګوره منصب وغوښتو نو امام جساس رحمه الله لیکي چې دا شرایع من قبلنا دي زموږ په دین کې دلته انکار راغلی دی شرایع من قبلنا من غیر نکیرین زموږ په دین کې حجت ده خو چې نکیر راشي زموږ په دین کې به حجت نه ده زموږ په دین کې په نکیر راغلی ده امام جساس دا آیات په دلیل کې پیش کړی ده فلم اكن ظهیرا للمجرمین زبنشم کومکی د پاره د مجرمانو او د کافر په حکومت کې شریکېدل دا د کافر سره امداد کول دي د کافر سره امداد کول نه دی جایز او د کافر په حکومت کې شریکېدل دا د کافر سره امداد کول دي کنه دا غډله دی غټه کړه دغه خلاګانې د ټولي ډکې کړې تکثیر السواد دی پکې وکړو لہذا اوس د کافرانو په حکومت کې ډیپټي کول جایز نه دي وکذالک مکننا لیوسف او په مثل دغه مذکور نعمت باندې مکننا لیوسف زه ور کړو مونږ یوسف علی السلام ته فل ارض پزمکه کې یعنی ریان حسی په نوم بادشاہ حقیقت کې یوسف علی السلام بادشاہي کوله یتبوء منها حيث یشاء یتبوء منها اوسیدلو بده د دې زمکه نه یعنی پس مکه کې به زین یولو یعنی اوسیدلو به پکې حیث یشا هر چرته به چې خوخوا همدا د بادشاه صفتی نو حقيقي بادشاه دیو نو سیب برحمتنا رسو مونږ خپل رحمت با زائد ده نو سیب رحمتنا رسوم خپل رحمت من نشاء هغه چاته چې زمو اراده ورته وشي ولا نضيع اجر المحسنين او نزای کوم اجر د نیکوکارانو ولا اجر الاخرت ولا اجر الاخرت یو خامخ بدلی د اخرت اجر خو اجر ته وي پښتو کې څه معنا ده بدلا بدلی د اخرت خیر دا ډیر غوړه دي د چانه غوړه دي له دنیوي بدلونه وکاله ډیره پراخسالي و او ډیره زیاته ذخیره وکړه دومره ډیر غنم وکړل چې ټول ګودامونه ډک شو د مصر نور ملکونه خو غافل او دلته خو خوب لیدل شوی او لہذا بس دلته وکاله پورا ذخیره وشو نو چې کله د قحطۍ کلونه شروع شو په ټوله دنیا قحطي راغله په نور دنیا کې اوازه خبره شو چې مصر کې غله ده او د مصر بادشاه چې د غډیر بهترین بادشاه دی د خپل ملک او د پردي ملک فرق نه کوي هغه سره د انسان قدر دی هر انسان ته ور کوي خو د بار ملکیانو د پاره یو قانون لګولې دی بار ملکیانو ته به په سرونو یو یو بار ور کوي د سرونو په مقدار د با اوخانو په مقدار ورته نه ور کوي څو کسان چې ورشي همغه عمر بارونه ورته ور کوي که یو کس ورشي یو بار ور کوي که دوه کس ورشي دوه دوه بار ور کوي د بار ملکیانو د پاره دا قانون کې خورو او خپل ملک ارزانه ارزانه خلکو باندې غله خرڅوله نو کنعان کې د یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام ورونم आवाज واورید چې مصر کې غله شته او د مصر بادشاہ په لګ ریټ باندې خرڅي نو دوی د ځان سره یو لسو خان بوتله لسورونه او خان یو لس دانی بوتله یو د ابن یمین د پاره ابن یمین د یعقوب علی السلام د خدمت د پاره پاتې شو دغه د تسلی د پاره پاتې شو نو داغه په عوض یو اوخ بوتلو کله چې یوسف علی السلام ته ورغلو یوسف علی السلام دوی رو بوخته دا خو اتفاقیت نه ضرور ورونه و پلار و مور وی خويندې وی څومره تحقیق بکړي بادشاه بادشاه او شاهي سطح باندې به تحقیق کړي شاهي سطح باندې نو په شاهي سطح تقریبا تحقیق بکړي چې زما پلار بسنګي مور به مسنګي ورونه به مسنګي او څه حال به لهذا دا کسان چې د کنعان نه راغله نو کې دې شي پولیس او جاسوسانو ته ویلي چې د کنعان نه څوک راتله نو د داسې خلکو د داسې پیغمبر په باره کې تنه تحقیق کوي چې داسې څوک شته که نشته نو دا ورونه راغله کې دې شي پولیسو ترنه تحقیق کړی وي ډایرک یوسف علی السلام ته پولیس راغله چې د کنعان ته چې ډیر تپوسونه کې دا غنه یو قافله راغله ده یوسف علی السلام فرمایل چې دا قافله ما تراوله بس دا راغله یوسف علی السلام قانون خدای چې د بادشاه په مخ کې څوک کینی نو د بادشاه نه تحقیق نه کوي چې څوک یو د کم ځای او دا څوک چې راغلی وي د دنه تحقیق کیږي چې څوک یو د کم ځای نو یوسف علی السلام کې دی شي د دوی نه تحقیق شروع کړي چې تاسو څوک یې نو دوی ورته ویلي چې یره موږ د پیغمبر اولاد یو سورونه یې نو موږ دوله سورونه او یو ورورم چې د په صحرا کې هلاک شو او دا بل ورورم چې د د پلار د تسلی د لپاره پرې خېده ځکه مې ولسو خان راوستي دي نو یوسف علی السلام ورته وفرمایل چې زه خو د اوخانو په مقدار بارونه نه ورکوم زه خو د انسانانو په مقدار ورکوم نو دا خو به د قانون نه خلاف شي چې تاسو ته زه د ابن یمین بارم درکم او بل په تاسو زما شک راغی چې تاسو رښتیا وایي که دروغ وایي ځکه کسان لس یې اوخانه مې ولس دي نو هسې نه چې دروغ وایي دویم دا چې تاسو د کنعان جاسوسان نه یې چې زما ملک ته د جاسوسۍ دپاره راغلي یې دوی ویلي چې نه جاسوسان نه یو دروغ هم نه وایو وای خا بالکل چې دروغ نه وای او جاسوسان هم نه نو زما ته به تسلی څنګه راکړي چې تاسو یو لس یې او دا یو بل ورور هم شته وای بیا چې راځو ان شاء الله چې تاسو خپل ورور راولو بس دا وعده سره وشوه نو دا یو ځل خو اتفاقا راغلی دویم ځل دوی ته دعوت ورکړې شو لکه شاهانه دعوت چې ورته ورکړې شوی دا هغه اول ځل راتللو اول ځل یکدم ټول راغلی وجاء اخوه یوسف راغ لورونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه نور ننوتل په دغه یوسف علیه السلام فعرفهم یوسف علیه السلام او پیجندل ولی او پیجندل ما درته ویلي چې کې دې چې ترنه تحقیق کړي چې څوک یې جاسوسان خو بنئ درو خو بنوي چې دا یو لسم اوخم اسې د ځان سره راوستي دوی خو د یوسف علی السلام نه تحقیق نشو کوله نو چې نشو کوله وهم له منکرون او دوی د یوسف علی السلام د پاره ناپیژندون کیو یوسف علی السلام نه پیژندو ځکه دا غنه تحقیق نشو کوله او یا امکان لري چې بادشاه خو په نقاب کې وی کنه بادشاه په نقاب کې وی او رعیت به نقاب وي نو دا به نقاب رعیت یوسف علی السلام پیژندو او دوی نقاب پوش بادشاه ونه پیژندو یوسف علی السلام نقاب اغوسته نو وینه پیژندو ولما جهزهم او کله چې تیار کړل یوسف علی السلام دوی ته بجهازهم اسباب د سفر د دوی نو قال اتوني باخ لكم ورته وی فرمل چې تاسو ما تراولې هغه ورورم چې تاسو ده هغه یو لسم ورورم راولې زکه زه د اوخانو په شمیر باندې بارونه نه ورکوم د اوخانو په سر نه ورکوم د انسانانو په سر یو یو بار ورکوم او کبیا تاسو ما ته ورور رانه وستو قال اتوني باخ لكم من ابيكم يعني علاتي ورورم چې پلارم پلار شریک هم ده الا ترون ایا نه ویني تاسو اني اوف الكيل چې بشک ز پورا در کوم پیمانه کيل یعنی پیمانه پورا در کوم تاسو چې کوم روپې راکوي دا غي پورا عوض درته در کوم وانا خير المنزلين او زغرم المسكيا ورکون کې فإن لم تأتوني به نو کتا سو ما تراتلل ونه کوي به په یوسف علیه الصلاۃ والسلام نو بیا به ثابت شي چې تاسو دروغ وایي او یا د بل ملک جاسوسان وایي نو فلا کیل لکم عندي نو لسر نشته بیا پیمانه د غلي لکم ستاسو د پاره عندي زما سره ولا تقربون او مرانش دی کېږي تاسو بیا ماته بیا نږدې مرانه شي نو پیمانه خو په ځای پرې د بیا نږدې مرازي ځکه تاسو د بل ملک جاسوسان یې نو قالو دوی ورته ویل سنراود عنه اباه ضرب کوخخ ضرب د کوخخ سره وغواړو سنراود ضرب د کوشش سره وغواړو عنه د یوسف علی السلام نه اباه لپلار ددنه عنه په بار د یوسف علی السلام کې د پلار ددنه نو په کوشش سره به د یوسف علی السلام په بار کې د پلار نه مطالبه وکړو و انا لفاعلون او بشک منګ خامخا کون کیو د دې کارم وقال لفتيانه او فرمایل یوسف علی السلام لفتيانه خپل مرایو ته غلامانو ته یعنی پیمانګر خپل ته اجعلوا بضاعتهم چې وګرځوي پانګه شتمنی سرمایه هر معنا چې تاسو کوی پانګه پانګه پیژنې اصلي پښتو کې ورته پانګه وایي شتمنی څوک ورته وای سرمایه ورته وای نو دا وګرځوي فی رحالهم په بارونو د دوی کې دا شتمنی او دا سرمایه او دا پانګه دا سمنو دا د دوی په بارونو کې واپس ورته کېدی لعلهم خی يعرفونها چې دوی او پیژني دا سرمایه او یا دا زما احسان اذن قلبو الى اهلهم کله چې دوی بیرته لاړ شي خپل اهل ته لعلهم يرجعون امید دې چې بیا را واپس شي نو د دوی دا سرمایه د دوی په بارونو کې کې خدا بار خو پیژنې کنه غوندې یا بار نو په دې کې ورته کې خدا د څه د وجنه ورته کې خدا یا خود دې وجنه چې د یوسف علی السلام په عزت النفس باندې د دوی یقین پیدا شي چې دا خو ډیر کریم بادشاه و نو د بیا راتللو لپاره به تشویق شي نو یو خود دې لپاره چې د بیا راتللو لپاره شوق پیدا شي او دویم د دې لپاره چې کې دې شي دا خو د پیغمبر اولاده ده او د پیغمبر په کور کې خو څه دومره روپۍ نه سرمایه نه پانګې نه شتمنی نه لري هغه نو کې دې شي بیا به د نورې سرمایه د پیدا کولو تشویش ورسره وي او تر څو چې نوره سرمایه ګټي نو د ولګې نه به خراب شي وي او په بیا راتلو کې به هم ځنډ وشي نو د دې لپاره دا پانګه او دا سرمایه ورته په بارونو کې کې خدا چې زر را واپس او د نورې سرمایه د ګټلو په لانجه باندې گرفتار نشي او درې درې مدا چې د خپل ورونو نه قیمت اخیستل یو دکاندار چې د خپل ورور نه پیسې اخلي دا زموږ په عرف کې د مروت نه خلاف کار دی خلک د انډیوال نه نه اخلي پاتې خو لا د ورور نه نو د مروت نم خلاف کارو او بل وجه دا و چې دا خو د پیغمبر زامنو کنه اگر چې د یوسف علی السلام سره ظلم کړو خو بیا هم د پیغمبر زامنو حرام نه خوړل نو دوی چې الته د خپل سرمایه په خپل بارونو کې وګوري نو شک به پیدا شي چې بادشاه غلط شوی دی او د دې خوړل به موږ ته حرام یا غزم سمن خو موږ ته واپس شوی دي نو د شک د ازالې د پاره او د دې د پاره چې دا توهام ورته حلال شي نو دوی به بیا واپس راشي نو دا ډیر حکمتونه دي پکې یوسف علی السلام دوی ته د دوی د سرمایه د دوی په بارونو کې کې خورا فلما رجعوا نو کله چې بیرته وګرځیدل دوی لا ابيهم خپل پلار ته قالو دوی خپل پلار ته ویل یا ابانا ای زمون پلار منع من الکیل من حکړ شو زمون د پاره زمون نه د بیا د پاره الکیل پیمانه د بیا د پاره پیمانه څه شې شو من حکړ شو پدی بار پدی ځل خو لس پیمانه ورکې لس بار دا ځل خو الکیل جنسی کیل دا ځل خو جنسي کېل ترې منع نه شو آینده د پاره ورته یوسف علی السلام ویلو چې هیڅ پیمانه بنه در کوم هیڅ نو علی فلامي جنسي ده نو آینده د پاره چې کومه پیمانه منع شوی و دا کومه پیمانه چې منع شوی و جنسي پیمانه نو دا د آینده د پاره منع شوی و نو د منعه د دې معنا به داسې نه کوي چې منعه من الکیلو د ابن یمین برخه پیمانه زمونه منع شو نو الکیلو کې الف لام عهدی کوي چې د ابن یمین برخه پیمانه مونږ نه منع شو دا څنګه ده جنسی پیمانه ښه او جنسی پیمانه د بیا د لپاره منع شوی و منع من الکیل منع کړی شو زموږ د لپاره جنسی پیمانه د بیا د لپاره که د بیا د لپاره مونږ سره ابن یمین لاړ نشي نو مونږ ته خو بادشاه تهدید را کړو چې فلا کیل لکم عندي بیا به جنسی پیمانه نه ها ضمیر می یوسف علی السلام ته راځي کړو نو زه به سهو شوم ها فإن لم تأتوني به کتا سو ما تراتلل ونه کړو په یوسف علی نه بیا یوسف علی السلام کتا سو ما تراتلل ونه کړو په ابن یمین باندې نو بیا به ثابت شي چې تاسو دروغ وایي فلا کیل لکم عندي زه ټیک شو جزاک الله دلته ریکارډ کیږم چې د سوق د خناسان اعتراض ولې خمو کړه کم خفا ان لم تاتوني به کتا سو ما تراتلو نکړه په دې ابن امین باندې فلا کایلا نو لسر نشته د پیمانه د غلی لکم تاسو د پاره عندي زما سره ولا تقربون او مرا نږدې کېږي تاسو بیا ماته قالو سنراود عنه دوی ورته ویل چې خامخه ژر بو غواړو عنه ابواه خدل تمیم زمیر ابن یوسف علی السلام ته راځي کړو کنه او مالی کلم لاندې ور سره یوسف ته لیکل مم غلط کړی ټیک ده سنراویدو جرب د کو خو سره وغواړو عنه په بار د ابن یمین کې اباه د پلار د ابن یمین نه دا زمیرینم ابن یمین تراجی دي نو زما بخله غلطه شوی و انا لفاعلون او بشک من خامخا کون کیو د دې کارم فلما رجعوا الى ابيهم نو کله چې بیرته وګرځیدل خپل پلار ته قالو یا ابانا نو دوی ویل چې ای زما پلار ای زمو پلار منح من الکیل منع کړې شو د بیا د پاره زمونه الکیل جنسی پیمانه ک ابن امین را سره لاړ نش فارسل معنا اخانا نو ولګ زمو سره ورور زمو نقتل چې پیمانه واخلو وانا له بشک موږ له دلرا لا یعنی خامخه حافظ ساتون کیو قال هل امنكم عليه او فرمایل ورته یعقوب علی السلام هل امنكم عليه اي امینان کړم تاسو عليه په ابن یمین باندې هل امنكم عليه اي امینان کړم تاسو عليه په ابن یمین صحیح ده کنه اوس کوم عليه اسنه چې بیرانه یوسف علی السلام تراجی شي علیه په دې ابن یمین باندې واقعا د یوسف علی السلام د نو د خلکو خلیته یوسف علی السلام ډیر راځي آیا امینان کړم تاسو علیه په دې ابن امین استفهام انکاری دی یعنی په هیڅ شان سره تاسو امینان کوم نه الا کما امنتکم مگر په دې شان سره لکه چې امینان کړی می وای علی اخیه د پورور باندې من قبل پوخا فالله خیر حافظا نو الله پاک چې ده خو حفاظت کوونکی دی یعنی اصل حفاظت د الله دی نو په د بزان تاسو داسې امینان کوم لکه په یوسف علی السلام می چې امینان کړی وای خو بیا مجبوریت ده د مجبوریت د وجنبم امینان کوم خو حفاظت تاسو ته نسپارم حفاظت الله تسپارم فالله خیر حافظا الله پاک چې ده خو حفاظت کوونکی دی یعنی اصل حفاظت د الله دی او اوس مجبوری ده نو دا بزستا سو سره لګم وهو ارحم الراحمین او الله ډیر زیات رحم کوونکی دی د ټولو رحم کوونکو نام نو زیات رحم کوونکی دی د دوو زامنو غم به راباندې نه راولي چې د یوسف علی السلام غم هم راباندې راولي او د ابن یمین غم هم راباندې راولي ولما فتحوا متاعهم کله چې دوی کولاو کړو متاعهم یعنی رحالهم خپل بارونه وجدوا بدعتهم نو دوی ومندل بدعتهم د بدعتهم په معنا پوه شو یعنی سمنهم یا پانګه او یا سرمایه یا شتمنی ردت الیهم چې بیرته را لېږلې شوې و دوی ته قالو یا ابانا نو دوی ویل چې ایزم پلار ما نبغي سبلا زیات احسان غواړو مفعول به د نبغي لپاره مقدر دی چې احسان دی ما نبغي استفهام ما استفهامي دی ايو شيء نبغي کم احسان دی چې موږ غواړو نو څه بلا زیات احسان غواړو هذه بضاعتنا دا زمونږه سرمایه ده ردت الینا مون تر واپس کړې شوې ده ونمیر اهلنا ونمیر اهلنا ونمیر او غلب راوړو مونږه اهلنا خپل اهل ته غلا غلا دانا پوه شو دا د دیر خلک غنوري غلوري جوته وي نوري جنا غلا دانا ونمیر اهلنا ونمیر اهلنا غلب راوړو موږ خپل اهل ته ونحفظ او ساتو به اخانا ورور خپل ونزداد او زیات براوړو کایل بعیر بار د اوخه اوس هم لس بار راوړو نو بیا به یو لس بار راوړو زال دا بار د اوخه کتا ته ویم کایلو دا پیمانه ده یسیر اسانه ده په بادشاه دا پیمانه اسانه ده په بادشاه یعنی د داسې اسانه پیمانه پر خودل نه دی پکار دا خو مفته پیمانه د مفت رزق دی پر خودل نه دی پکار او بعضی علما و چې ذالک د مخکنی پیمانه ته اشاره و د لسو بارونو ته چې دوی مخکې وړي هغه زړی غلې ته اشاره ده هغه مخکنی غلې ته یعنی دا مخکنی غله چې مو لس بار د اوخان وروړي دي کایلون یسیر یسیر په معنا د قلیل سره یعنی دا غله خو ډیره لګه د ډیر زر بخلاص شي نو موږ بیا زو چې نور یو لس بار راوړو قال ورته فرمای یوسف علی السلام لن ارسله معکم د سره به ونه لګم تاسو سره حتا تبتونی موثقا من الله تر دې چې تاسو راوړې ماته موثقا عهد محکم من الله د الله د طرفنا قالو فرمایلی یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام قالو فرمایلی یعقوب علی السلام لن ارسله معکم د سره به ونه لګم د ابن یمین معکم تاسو سره صحیح شو هو زمیر ابن یمین تراجه دی او د قال زمیر یعقوب علی السلام تراجه دی هو فرمایلی یعقوب علی السلام چې د سره به ونه لګم د ابن یمین تاسو سره حتا تؤتونی تر دې چې تاسو ماته راوړی موثقا عهد محکم من الله د الله د طرفنا لا تاتنني به چې خامخا بیرته براولې ما ته خامخا به د ابن یمین دا به ضرور ما ته واپس راولې الا یحاط بكم مگر که چا پیرواله وکړلو ای چا پیرواله وشي په تاسو باندې یعنی ټول مړی مغلوب شي نو بیا خو پروا نه لري هم مصیبت ته هغه خو تاسو په اختیار کې نه دی فلما اتوهم وثقهم چې کله دوی ورته راوړو چې کله ورکړه دوی آتوه ورکړه یعقوب علیہ السلام ته موثقهم خپل مضبوطه وعده نو قال الله او فرمایل یعقوب علیہ السلام الله علی ما نقول وکیل الله پاک چې ده فاغه څه باندې نقول چې وایو موږ وکیل شاهد ده شاولی الله فرمایي چې اول ظاهري اسباب مضبوط کړل او به په الله توکل وکړو همدا د دین مسله ده چې اول به ظاهري اسباب مضبوطوي بیا به په الله توکل وکوي اول کلک وعده د زامنو نه واخیسته او به په الله توکل ذکر کړو وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد او فرمایلی یعقوب علی السلام چې ای زما بچیو لا تدخلوا من نوزی تاسو من باب واحد د یوې دروازې نام وادخلوا من ابواب متفرقه او تاسو نوزی د جدا جدا دروازو نام اول ځلې چې لګلیو نو یو ټیله تلیو یو ځای الته ورته دا تدبیر نه خودلې او دلته ورته یعقوب علی السلام دا تدبیر خودو د دې وجه دا ده چې په اول ځل کې دوی د عام مسافرو په شان تللی نو د چا نظر ورته نه د چا خیال هم ورته نه د دې وجه نه نظر کېده او دا ځل خو دا ځل خو په شاهي دعوت باندې روانو کنه شاهي دعوت نو شاهي دعوت کې ټول د مصر خلک ورته متوجي دي چې بادشاه دا د خلکو تپوسونه کول ډیر زیات اکرام د دوی وکړو او په شاهي دعوت بیا راغوښتي دي نو اوس د خلکو نظر ور باندې پریوزي نو نظر بشي نظر خو حق دی حدیث کې راځي بد نظر انسان قبر ته رسي او اوخ کټوي ته رسي په بل حدیث کې راځي چې من عین لاما یا الله پاک د ملامت د ملامت کون کې سترګې نه ماته پناره کې د نظر باز د سترګې نه قرطبي فرمایي چې په نظر اجماع ده د ابو سهل ابن حنیف او د عامر عامر ابن ربيعه دغه واقعه به تاسو ته یاد دی چې دا یو صحابي ابو سهل ابن حنیف د لمبل او د بل صحابي وکتل ورته چې څومره خپل بدن دی نو سمديستي ته به ونیول او را پریوتو او بیا پیغمبر علی السلام فرمایل دی بل ته دی بل صحابي ته علامه تقتل احدکم اخاه ولی تاسو خپل ورور وجنئ هلا برکته کله چې د د بدن ولیدلو او خپل در تخکاره شو ولې د ماشاءالله نه ویلې ان العين حق النظر حق ده نو اوس لاړ شه او د سوکا د بل صحابي ته ویل چې دا یې نظر کړو سهل ابن حنیف دا چې د نظر شوی نو عامر ابن ربيعه ته ویل چې لاړ شه او د سوکا او د او دس د اطراف او په یو لوټه کې را جمع کا او په غي باندې دیولم بوي چې الله پاکي جوړ کړي نو دا د نظر او علاج پیغمبر علی السلام ورته وکړي د چا د سترګو نظر چې په بل چا لګیدلې وي نو د د او دس په اوبو دی هغه ولم بولې شي نو الله پاک هغه ته شفا ورکړي وادخلوا من ابواب متفرقه او تاسو داخل شئ من ابواب متفرقه د لپاره د دفع د نظر و نو د جدا جدا دروازو نه لاړ شئ چې څوک هم د نظر نه وما اغني عنكم وما اغني عنكم او زنه شم د فکول استاسو یعقوب علی السلام ورته دا تدبیر خود چې د جدا جدا دروازو نه لاړ دا د نظر علاجم علاجونه درې قسم دي ښا یو علاج علاجونه یقیني دي چې پسلو کې 98% شفا ور باندې مرتب وي دا یقیني علاجونه شلو کې 98 99 یا 100% شفا په مرتب وي لکه ډوډۍ چې تخوري نو مړېږي سلو کې نه نوي فیصده په دې شفا مرتبه ده الا ماشاءالله که څوک بیماري نو هغه به بیا نه مړېږي نور اکثره مړېږي نو د داسې علاجونو کول واجب دي یقیني علاجونه چې ترتب د مسبباتو په اسباب او عادتا یقیني دائمی وي نو دا علاج واجب دی کدا علاج دی ونه کړو تمر شنو خودکشي دی وکړه ډوډۍ دی ونه خوړه دولګ نه مړ شو او به دی ونه سکلې د تند نه مړ شو نه دا علاج واجب دی دا خودکشي ده به د دې علاج نه کول دویم ځونی علاجونه دي ځونی علاجونه کم دي دا بس چې ترتب د مسبباتو په اسباب باندې اکثری وي یعنی په سلو کې اتیا فیصد سړی جوړیږي لکه دا د ډبګرۍ او د هسپتالونو علاجونه چې دي دا ځونی دي سلو کې اتیا فیصد خلک ور باندې جوړیږي او د بعضې دمګرو تویزګرو دا تویزونه او دمونم چې وي په سلو کې اتیا فیصد بیماران پی جوړیږي نو دا د اسپیتالونو علاجونه او د داسې دمګرو علاجونه نو دا چې دي ځونی دي یعنی په سلو کې اتیا فیصد ترتب د مسببات او اسباب راځي اتیا فیصد الله پاک انسان ته شفا ورکوي دا ځونی دي دا د نفس توکل سره منافی نه دي د کمال توکل سره منافی نه دي البته پر خودلم جایز دي که چا ونه کړو وفات شوم پروانه لري خو دریم قسم وهمي علاجونه دي وهمي علاجونه لکه د بعضې دمونه او تعویزونه چې په دې باندې ترتب د مسبباتو په اسبابو نه کلی دی نه اکثری دی بلکې ترتب د مسبب په قلیل دی یعنی سلو کې شل فیصد یا لس فیصد شفای او اکثر پته نه لګیږي دا بعضې خلک به هم لیدلي دومره تعویزونه اچولي نو په یو نه جوړ شوی بیا بل پسې تللی بیا بل پسې بیا بل پسې بیا بل پسې نو دغه وهمي علاجونه دي چې ترتب د مسبباتو په اسباب باندې څه شي دي نه اکثری دي نه دائمی دي بلکې کله کله په ترتب د مسبب راځي نو دا وهمي علاجونه دي درې وړه علاجونه جایز دي خاطر درې وړه جایز دي اول واجب دی دا دویم چې د نفس توکل سره منافی نه دی د کمال توکل سره منافی نه دی البته پر خودلی جایز دی او دا دریم علت چې ده دا د نفس توکل سره منافی نه ده جایزم ده خو البته د کمال توکل سره منافی دا دریم قسم علاج د چا سره منافی ده د کمال توکل سره نو دلته اوس دا وهمي علاج دی چې د مختلفو دروازو نه لاړ شي وهمي علاج دی خو یعقوب علی السلام استعمال کو نو د نظر د پاره د تجربو مطابق چې هر څومره علاجونه د خلکو په مابین کې مشهور دي دا ټول جایز دي خو څوک سپلې راځوړندې د کور په دروازه باندې څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي دا مختلف وهمي علاجونه دي نو دا د خلکو د تجربو سره تعلق لري یعنی دا د دین د تعلیماتو مسله نه ده دا د دنیوي تعلیماتو مسله ده د دنیوي لکه د ډاکټرۍ مسله ده ډاکټرۍ کې جایز او ناجایز نشته صرف حرامه دوی په کې مور کو نور جایز دي نو په دې علاجونو کې په دې وهمي علاجونو کې صرف ناروا علاج مکوه عقیده د تاثیر پکې مساته په دې چپلې کې هغه تور شي چې د درولې ده یا د لوګي کوي یا د مختلفو دروازو نه زی یا بل څه تدبیر کوي ماشوم ته دلته خالق دی حضرت عثمان رضی الله عنه ته یو خپل ماشوم راوستل شو نو هغه ورته و فرمایل چې دلته خالق دی په زنه د دې لپاره چې دا د نظر نشي نو دا ټول وهمي علاجونه دي دا ټول جایز دي په دې کې د شرک او د کفر او د عدم جواز هیڅ مسله نشته یعنی دا د دین د تعلیماتو مسله نه ده دا د دنیوي تعلیماتو د علاجونو سره تعلق لري په کوم شی باندې چې سړی جوړیږي هغه علاج دی کوي صرف ناروا علاج دی نه کوي وادخلوا من ابواب متفرقه او تاسو داخل شئ د مختلفو دروازو نه وما اغني خوز دا مسله خو ان شاء الله چې زده کړې یو بل مسله در تر توردن للباب ذکر کوم تعویذونه کوم علاج دی دوه قسمه دي بعضی تعویذونه ځونی علاجونو کې راځي او بعضی تعویذونه وهمي علاجونو کې راځي دمونم په دوه قسمه دي بعضی ځونی دي ځونی علاجونه دي او بعضی وهمي علاجونه دي به هر تقدیر دا علاج دی علاج د دین کاروبار د دنیا کاروبار دی ښا د دنیا کاروبار دی د دین تعلیم نه دی د دنیا تعلیم دی نو دا علاج ته د کافر نم کولې شي نو دا تعویز او دم په کافرم کولې شي په ګناګار هم کولای شي په چرسي او پودري هم کولای شي دا په هر چا کولای شي ځکه لکه دا ځونی علاج چې د کافر نه کولای شي امریکای ته پسیږي په دا وهمي علاج هم د کافر نه کولای شي یعنی د تعویز د پاره مې مطلب دا و چې نه بزرګي ضروری ده نه علم ضروری ده د عوامو خیال ته خدا راځي چې څوک د چا تعویز خلګيږي وای دا غټ عالم او غټ پیر دی نه دا نه ده د کافر تعویزم خلګيږي کله کله د چرسیم لګيږي د پودریم لګيږي لکه دا ځونی علاج چې کله کافر د مسلمان نه خکې ځونی علاج دا د ډاکټرۍ علاج په هسپتال کې کله کافر خو ډاکټري د مسلمان په نسبت نو دا رنګ دا تعویزګر او دمګرم کله کله د مسلمان نم قوي دمونه او تعویزونه کوي دا یو علاج دی دا د دین د تعلیماتو حصہ نه ده دا د دنیا د تعلیماتو حصہ ده نو دنیا کې کافر او مسلمان او سکه ویندو ارڅو ارڅو کولای شي خوش ستاسو د شک د وستلو لپاره به یو روایت هم درته وایم ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ خپل کور ته راغلو نو حضرت عائشه رضی الله عنها یو يهودنی د مولا یو يهودنه خزه وا حضرت عائشه د مولا ابو بکر صدیق ورته وی د الله په کتاب ګوره د موا علما فرمایي چې د الله د کتاب نه څه مرادو هغه د قران قائل نه و وای د الله د کتاب نه مقصد دا و چې ناروا دم په ما چوا داسې الفاظ پکې مه وایه چې شرکي او کفري او حرام وي به چې شرکي او کفري او حرام الفاظ پکې نه د هغې نه اخوا ته هر قسم تعویز او دم او د هر چا د لاسه جایز دی خو چې شرکي کفري او حرام الفاظ پکې نه او دا قید یوازې په دې وهمي او تعویزونو کې نه دی دا خو په دې ځوني هسپتالونو کې دی داسې دوایي مه ورکوه چې هغه ناروی شراب یا بله بلای نو دا په ټولو علاجونو کې دا قید دی وما اغنی عنكم من الله من شيء اغه نور خلونه چې دنا روا دي دا درنجو خل مراد وما اغنی نو د جدا جدا دروازو نه لاړ شه نو پټل کې زوم هغه یو غریب سړی راغی لوګي کوله دکاندار ته د نظر د پاره ا دکاندار و بیو و شرک نه ملری ساته دا شرک دی نو ما و بي ته ویل چې مشرک فی ذات خدای الله ته جسم ثابته په اعتبار د ذات سره مشرک دی لوګي کې څه شرک دی دا خو یو وهمي علاج دی نو بیا به یعقوب علی السلام ته مشرک وای چې یار د جدا دروازو نه ولی ویلې مؤثر خو الله پاک دی نو دته ولی ویلې چې د جدا جدا دروازو نه لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ولی ویلې چې تاو د سو کو په ابو باندې دا سړی ولمبو په داسې به ورته ویلو چې د الله نه غواړه کنه په خبره نه دا ټول علاجونه دي دا جایز دي دا وهمي علاجونه دي دا تکفیریان دي تکفیریان د ځان نه مو جوړوي وما اغني عنكم من الله او نشم دفع کولې زه ستاسو نه من الله د قضا د الله نه په تدبیر خپل سره من شي ان هیڅ شي ان الحكم نه د حکم په قضا سره الا لله مگر د الله د فار دم عليه توکلت خاص په الله باندې زما توکل دم وعليه فليتوكل المتوکلون او خاص په الله دی توکل کی توکل کوونکی نو د تقدیر نه څه نشو د فکوله خدا د یعقوب علی السلام تدبیر وو نو د دې دا مطلب نه چې انسان دی تدبیرم نه کوي یعقوب علی السلام تدبیر وکړو او د تقدیر توکل په الله وکړو الا حاجتا فی نفس یعقوب لیکن یو حاجت چې په نفس د یعقوب علی السلام کې او قضاها ادا کړو یعنی یو تدبیر وکړو نو عارفان تدبیرم کوي او به تق حواله مسله تقدیر ته حواله کوي نو تدبیر مو د نظر ماتي د پاره د نظر ماتي تدبیر مو او بیا بیا تقدیر د الله ته حواله کا او بیا وای چې دا زما تدبیر د مؤثر نه دی مؤثر الله پاک دی بس ما یو تدبیر وکړو لکه هسپتال کې چې سړی علاج کوي نو دا یو تدبیر دی عقیده د تاثیر بنه ساتي مؤثر الله دی نو که په دوايانو کې د عقیده د تاثیر ساتل ناجایز دی کنه نو په تعویز کې چې د عقیده د تاثیر ساتل هم ناجایز دی یوازې په تعویز کې دا تحقیق مکوه چې دلته ته عقیده د تاثیر ساتي دا ناجایز دی نو الته په دوايي کې هم داسې مسله ده ډوډۍ کې د که عقیده د تاثیر او ساتلم د ډوډۍ خوړل هم درته ناروا دي عقیده د تاثیر په هیڅ شي کې نه ساتي ټول به په مرتبه د سبب کې ګڼي او چې په مرتبه د سبب کې دی وګڼل نو چې دوايي په مرتبه د سبب کې وګڼي شرک نه دی صحیح شو او چې په مرتبه مؤثر دی وګڼل شرک دی ډوډۍ چې په مرتبه د سبب کې غني شرک نه دی او چې عقیده د تاثیر پکې وساتي شرک دی نو دم او تعویزم چې په مرتبه د سبب کې غني شرک نه دی او چې عقیده د تاثیر پکې لري نو بیا شرک دی د الله پاک په فضل په احقاق الحق کې ما د تعویز مسله داسې واضحه لیکلې ده چې ډېر علما او بیا ماته دعاګانې راولېږلې په ټلیفونونو چې زموږ د شک وېستو چې دا یو قسم یو دی حدیث کې راځي بل حدیث کې بل قسم راځي بل حدیث کې بل قسم راځي علما بل څه وایي نو هغه ټول مرا جمع کړي او په ډیر خولي انداز لکه خلاصه ما تاسو ته ویلې چې یو یقیني علاج دی بل ځنی علاج دی بل وهمي علاج دی یقیني علاج ته تر ترتب د مسببات او په اسبابو غالبا عادتا دائمي ځنی چې ترتب د مسببات او په اسبابو اکثري وي وهمي چې ترتب د مسببات او په اسبابو اکثریم نه ده او دائمیم نه ده بلکې کله وی کله نه نو دا درې وړه علاجونه جایز دي شرط په درې وړو کې دا دی چې درې وړو کې به دا په مرتبه د سبب کې غني مؤثر به الله پاک غني او ناروا شی به په یو کې نه استعمالوي نه په یقیني کې نه په ځونی کې او نه په دی وهمي په دی تعویز او په دم کې ناروا شی به په یو کې نه استعمالوي نو ټول جایز دي او چې ناروا شی دی په درې وړو کې استعمال کړ درې وړه جایز دي او بل دا د دنیا تعلیمات دي د دین تعلیمات نه دي خو شو کافرم په دې پويږي چې ډوډۍ کې باندې سړی مړیږي او مسلمانم په پويږي نو دا درې وړه علاجونه د دنیوي تعلیمات دي نو یو لوی ولی الله به یو تعویز بم نشي کولای دا د ولایت لپاره شرط نه دی یو لوی عالم به یو تعویز بم نشي کولای دا د علم لپاره شرط نه دی دا د دنیا تعلیم دی د دین تعلیم نه دی ما یو پاچا سیب لیدل دی مار دم ور سره دی دمه دا ده چې مر روان یو خطرناک مر دی ورته کنځلې کوي ودرېږه خبيسه بس سم دې ودرېږي به حرکت نشي کنځلې ورته کوي او په کنځلې درې دبه تاسو هم لیدلې وي داسې خلک نو دا د دین تعلیم نه دی کنه دین کې خو څه کنځلې نشته او دې په کنځلو درې ان الحكم الا لله خداكم ویلو انه لذو علم بشکل بشک یعقوب علیہ السلام چې لزو علم خامخا خوند پوهیو لما علمناه په سبب د دې چې خبرداري ورکړو مونږه دته مونږ ورته خبرداري ورکړو نو صاحب د پوهیو تدبیر مکړو او د الله په تقدیر توکل مکړو نو نه تدبیر پر خودو او نه تقدیر پر خودو ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلک نه پوهیږي بعضی خلک داسي وي چې وچ په تقدیر باندې اعتماد کوي تدبیر نه استعمالوي او بعضی خلک داسې وي چې تدبیر باندې ټول توکل او په تقدیر د الله باندې اعتماد نه نو پوه سړی دا وي چې هم تقدیر استعمالوي هم تدبیر استعمالوي خدای وایي و چې یوسف علی السلام چې دی ورونو ته مفته غلا ورکوله دا خو د بیت المال سره خیانت کړو بیت المال سره خیانت امیر نه کوي امیر د بیت المال نه هر چاته هر څه ورکولې ښه بادشاہ دی کنه بادشاه د بیت المال نه هر چاته هر څه ورکولی شي امیر المؤمنین دی چاته لږ څه ورکوي چاته ډیر څه ورکوي په دې جلال آباد کې به تاسو هغه وخت کې نه وای د امارت په ټیم کې عشر او زکات لوی ګودامونه او په دې کې به هر چاته پرچی لیکلې مفته مفته به غریبانو ته ورکولې ولما دخلوا فزل ما درته ټولې مسلې حل د نظر یو علاج دی شرکی لفظ پکې مو وایا حرام لفظ پکې مو وایا نور چې څه طریقه کوي او تاسو پکې تجربه ټوله جایز دي شرکی او کفری او حرام الفاظ پکې مو وایا نور دا وهمي علاجونه دي نور پکې ته قیاس کوه کنه یو یو جزئی ته پوښتې ته کې چې دا جایز دی او دا جایز دی واغه جایز دی خو ټول د دې قید کلی لاندې راغله کنه ما درته وی شرکی لفظ پکې مو وایا کفری حرام لفظ پکې مو وایا نور چې څه کې کوي ولما دخلوا على يوسف چې کله دوی داخل شو په یوسف علیه السلام باندې چې کله دوی یوسف علیه السلام ته ورغلو آوا الیه اخاه یعنی زم الیه اخاه دوی کمره کې دود وکړو هر کمره کې د دوه دوه لپاره د آرام ځای برابر کړو ابن یمی یوازې پاتې شو بس دې ځان تراوسو فلا تبتئس بما كانوا يعملون بنا چې زموږ سره کم ظلم کړی دی زما سره خو ظلم دا وکړو چې زی کوی کیو غرزولم وی وهلم او غلام رانه جوړ کړو په لګو پیسو یې خرج کړم او ستا سره ظلم دا وکړو چې تی به ورور کړې نو ته به ورور کړې نو بما كانوا يعملون چې دوی کوم عمل زما او ستا سره کوي په روایتو کې راځي چې کله دا راز یوسف علی السلام د خپل ورور ته ویل چې زستا سکه ورور ما نو دی ورته وای د ابن یمین انا لا افارقک زه به ستانه جدا کیږم نه یوسف علی السلام ورته وای قد علمت اغتمام والدی د مور او د پلار غم خو ته معلوم دی چې زما پسې څومره غم جن شو نو فاذا حبستک ازداد غمه کزه تا د ځان سره ایثار کم دا غوي غمونه بنورم زیات خو بیا هم کته اصرار کوي همیشه والے کوي نو کې دې شي استخاره کړي او د الله پاک نه پکې حکم وغوښته چې زه څه چلو کوم یو دا ابن امین د ځان سره ایثار کم که ایثار نه کم نو الله ورته تدبیر خو دو چې په دې تدبیر د ځان سره ایثار کړ په مصر کې د غل سزا دا و چې چا به لس روپۍ پټې کړې وي نو شل روپۍ به ترې ناخیستل کېدې او چې شل به غلا کړې وي نو سزا به څلويخ روپۍ و ډبل ډبل جرم به مقررې دو بس دا په مصر کې سزا د غل و نو دا ورته ویل چې د مصری قانون مطابق خو ځتانه شمزان سره اشاره ولې د کنعان د قانون مطابق به زستا د ځان سره ایثاروم د کنعان په قانون کې دا دی چې چا غلا وکړه او غل گیر شو دا د چانه چې غلا کړي د یو کال بده د غلام کال بعد به ازادي نو یو کال بده د مصروف منه خدمت دی کوي نو د کنعان د قانون مطابق زتا یې سارول شم خو زه به داسې یو کار کوم چې انصبک الا ما لا یجملو غیر مناسب فعل بتا ته منصوبوم ظاهرا بتا ته د غلا نسبت کوم ما لا یجملو غیر مناسب فعل بتا ته منصوبوم چې تا د ځان سره ایثار کوم نو ابن امین ورته وی چې لا اوبالی بس پروا نشته غیر مناسب فعل ما ته منصوب کوم ما د ځان سره ایثار کوم نو به ورته ویل چې انی ادس صاعی فی رحلک زبد خپل جامو ستا په دې بار کې پټ کما بیا به اعلان وکم چې تا غلا کړې ده نو بیا چې ته غل شې نو بیا به یو کال ته زما سره ایثار شي نو فلما جهزهم چې کله دوی ته تیار کړو بجهازهم هغه اسباب د سفر د دوی چې کله اسباب د سفر ورته تیار کړو ووفى لهم الكيل او پیمانه ورته پوره ورکړه وزاد كل منهم على ما روي حمل بعير یو یو بار زیات مرته ورکړو نو د یوشتو په ځای دوه ویش بار ورته ورکړه نو چې کله تیار کړ دوی ته اسباب د سفر جعل السقایه دا جعل زمیر یوسف علی السلام تراجه دی نو جعل وګرځول یوسف علیه السلام السقایه جام د اوبو دا د سرو زرو جام چې کله قحطی راغله به د دینه د پیمانه کار اخیستو او جام چا د چا په بار کې خېده نو د پولیسو نه پټ د ابن یمین په بار کې کې خودو چې کې خودو دوی روان شو پولیس لاړ د جام پسې ګرځي جام پته نه لګيږي نو اذن مؤذن आवाज وکړ आवाज کوونکی بغیر د اجازه د یوسف علی السلام نه ايتها العير چې اے خلکو د قافلې انکم لسارقون تاسو خو غلې ايتها العير یعنی اصحاب العير لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یا خیل الله ارکبی ایتها العیر ایتها اصحاب العیر اے خلکو د قافلې تاسو خوغلې په دې پوه شو نو دا आवाज پولیس کړی دی یوسف علی السلام نه دی کړی نو یوسف علی السلام په پا پاک دامن باندې تهمت نه دی لګولې دوی خو پاک دامن او ټول غلای نه وکړي نو دا د یوسف علی السلام نه دا تهمت نه دی او نه یوسف علی السلام په دې आवाज خبرو صرف جامې پټ کړو د دوی په غوندې کې جام کې خود د جام کې خود خو څه جرم نه دی مخکې ورته خرچه په غوندو کې خي و په بارونو کې دا ځلې خپل جام را واخیستو د دوی په بار کې کې خورو یو د جام په بار کې کې خودل دي دا خو نه دروغ دي نه جرم دی خو شو نو انکم لسارقون که دروغي نو دا خو پولیسو نه دي یوسف علی السلام نه دي دویم دا کدا اعلان یوسف علی السلام په اجازت شوی نو بیم ټیک دا بیا هم دا د دروغ جمله نه ده چې تاسو غلې دوی خو غلو کنه ول یوسف علی السلام د مال په ځای انسان پټ کړو جام خلا وړه مسله ده یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام نه پټ کړو او به په کوی کې غرزول او به د قافلی والا باندې خرج کړو نو د دینه بل غټ غلا چیرته ده نو توریه ده انکم لسارقون تاسو غلې د دوی خیال ته دا ورکړه چې اوسم غلا کړی ده او د یوسف علی السلام مقصد دا دی چې څلويخ کاله مخکې یوسف علی السلام پټ کړو د پلان پوه توریه جایزه ده نو یوسف علی السلام توریه وکړه کچرته د اواز په اجازه د یوسف علیه السلام خپل اعتراض دی ټولو ته غلو ویلي خ توریه وکړه چې تاسو ټول غلې هغه غلې یادوله چې دوی د یوسف علی السلام په باره کې کړي و یوسف علی السلام پټ کړو دا خو دی یو لس واړو نو پټ کړي لسو پټ کړي ابن یمین خو پکې غل نو کنه پاغي غلا کې نو ابن یمین نو که هغه غلا مراد شي ابن یمین پاغي غلا کې ولې ور داخل کړو نو دي کې تغلیب دی بیا په خبره پوه شو تغلیبا د لسو ته غلبه په یو باندې ورکړه کله تغلیبا ټولو تغلوی لش اگر چې یو پکې غل نه نو ابن امین زړه غلام نه وکړي او یا دا جواب ورکړه چې د سرقینه مراده سرقه د یوسف علیه السلام نه ده بلکې سرقه د سقای ده زده هم د جام سرقه مراده ده او کته چې دلته لزوم د کذب راغلو دوی خو سرقه د جام نه وکړي نو اذا تزمن مصلحه رخص فيه چې کله یو چاته په غلو ویلو کې مصلحتي نو غل ویل ورته جایز دي نو دلته په دې غلو ویلو کې مصلحت دی وای شو او بحر المحیط ولا وای چې دا د غلو لفظ چې دوی ورته استعمال کړو او دوی ته سرقه ویلې او د یعقوب علی السلام غم نورم ډبل کړو دا ټول د وحي په ذریعہ باندې وي د الله د طرف نه نو الله په بعضی ځایانو کې کذب ته جایز وایي نو دې ځکه الله کذب جایز کړو دا دروغ جایز کړو خپل خزه ته دروغ ول جایز دي په جنگ کې جایز دي د اصلاح بین الناس په مابین کې جایز دي نو دغه ځای دې څلورم وی کړ په دې ځکه دې دروغ ول جایز دي په خبره پوه شو الله جایز کړی دي غیر غلط غل وایا او دارنګ دم جایز و چې د یعقوب علی السلام غم ډبل کی غلا خو اسانه مسله وا غیر غلط غل ویل دا معمولی مسله ده خو د یعقوب علی السلام غم ډبل کول دا ډیره ګرانه مسله ده نو یعقوب علی السلام ډیر خفه کړو ځکه دویم زویم ترې نه ورک شو بلکې درې زمانه ورک شو اوس بورسته د دریم ذکر هم درته وکم ځکه یو په خپل پاتې شو نو قالو ویلی دی ورونو واقبلوا عليهم د حال واقع شوی دی واقبلوا یعنی مقبلین عليهم چې مخ ور اړون کیو دی پولیسو ته ماذا تفقدون دی پولیسو ته علیهم ضمیر طالبی سقایا المفهوم من الكلام د کلام نه د پولیس را فهمیږي اذن مؤذن مخکې ذکر شو نو دوی ته مخ وراړولو ماذا تفقدون ماذا تفقدون څه معنی تاسو څه شی لټو څه شی لټوي ماذا تفقدون نه تاسو څه شی ورکوي څه شی لټوي نه دا بس ما دلته ماذا تفقدون تاسو څه شی ورکوي او اقبلوا عليهم یعنی مقبلین علیهم دوی ور باندې را مخامخ شو نو چې مخامخ شو نو ورته ویل چې ما ذا تفقدون ما ذا په معنا د ايو شیء او تفقدون یعنی الذي تفقدونه هغه چې تاسو یې ورکوي یعنی مطلب دا دی چې اول خو ورک شوی نه دی غلا فرع د ورکیدو ده نو تاسو څه شی ورکوي دا شیخ خو تاسو نه ورک شوی نه دی نو موږ بغله څنګه شو نو څه شی دی هغه چې تاسو ورک کړی دی فقد عدم شیء بعد وجوده ته وایي خلاصه د معنا دا ده چې څه شی تاسو ورکوي دا مضارع د پاره د استحضار د صورت بدیعه ده مطلب دا چې څه شی ورک کړی دی نو په دې کې خپل کمال نزاهت ته اشاره کوي په کار دی چې داسې ویلې چې موږ نه یو یا تاسو نه څه شي غلا شوی دی نو دوی خپل کمال نزاهت ذکر کوي چې تاسو نه اول شی ورک شوی نه دی پاتې خلا دا چې بیا غلا شوی دی نو تاسو څه شی ورک کړی دی قالوا نفقد صواع الملك نو دوی ورته وایي چې نفقد یعنی فقدنا ماضی ده موږ ورک کړی دی او صيغه د مضارع د پاره د استحزار د صورت بدیعه مونږ ورک کړی دی سواع الملکی فعل را معاد کړو مبالغه فی الابهام د پاره د مبالغه فی الابهام نفقد سواع الملکی ورک کړی دی مونږ جام د بادشاہ ولمن جاء به او د هغه چاته جاء به یعنی اتا به چې راتللی وکړه په دې جام باندې او یا جاء به یعنی دل علی سارقه دویمه معنا ده چا چې دا غل مونږ ته وخودو حمل بعیر هغه ته یو بار د اوخده په انعام کې وانا به او زه په دې حمل په دې بار باندې زعیم زامن ما نو زه په دې بار زامن تطلبون معنی نه ده رحمانی وګوره تفقدون دای معنی ده چې څه شي تاسو ورک کړی دی ماذا تفقدون یعنی ای شیء الذی تفقدونه والفقد عدم شیء بعد وجوده ادارنګ شیخ الهند رحمه الله دغه معنا کړی ده ماذا تفقدون څه شی دی چې تاسو ورک کړی دی مضارع د په معنا د ماضی چې ولې ورک کړی دی څه شی دی چې ورک کړم دی یعنی اغلا شوی خو په طریقې ولانه دی قالوا نفقد صراع الملك ورک کړی دی مونږه پیمانه د بادشاہ ولمن جاء به او د هغه چا د پاره جاء به یعنی اتا به د یو معنا دویمه معنا من دل على سارقه حمل بعير بار دی اخبي وانا به او زه په دې بار باندې زعيم زامنم دا کفالت بالمال شو کفالت بالمال جایز دی احناف د دې ځنې استدلال کوي کفالت بالنفس هم جایز دی په فقه کې او کفالت بالمال هم جایز دی قالوا تالله په دې کې معنا د تعجب ده علما فرمایي دوی تعجب وکړو دوی چې کله راتله نو د خپل اوخانو خلی تړلې وي د دې لپاره چې دا فصل د چا فصل ونه خوري او د دوی عفت او پاک دامنی په خلکو کې ډیره مشهوره وا چې دا ډیر پاک خلک دي غلا نه کوي نو دوی ورته وایي چې تالله لقد علمتم په الله قسم دې چې خامخا په تحقیق سره تاسو پويږئ ما جئنا لنفسد في الارض چې موږ نه راغلي چې فساد وکړو پس مکه کې دلته نفي د فساد او نفي د سرقي و نکړه ځکه سرقه من اعظم انواع الفساد ده غټه نوع د فساد غلا ده نو د دوی مطلب دا چې موږ وړو کې فساد نه کوو د غلا خلا غټه فساد ده د په طریقې ولا باندې نه کوو اوس په دې اعتراض وکړي چې ما جئنا لنفس فی الارض یو سړی د فساد د پاره نه راغلی خو بیا فساد کوي نو دلته خو نفي د مجیئت وکړه د فساد د فساد د پاره چې موږ د فساد د پاره راغلی نه یو دا سینې دی ویل چې موږ فساد نه کوو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته د مجیت د فساد د پاره پاغي باندې غالبا فساد او سرقه مرتبه ده نو دا په منزله د دلیل د لکه دوی چې دا شی ویلي چې ان صدر عنا افساد کزمون نه فساد صادر شوی نو کان مجیئنا لذالک نو زمون راتل به د فساد د پاره لكن التالي باطل لكن المقدم باطل فالتالي مثله زمون خو فساد نه ظاهر شوی نو زموږ مجیت هم د فساد د پاره نه دی یا لکن الطالبات من فالمقدم مسلم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين یعنی ما نوصف بالسرقه قط زمون توصیف په سرقې باندې بالکل نه دی شوی په تاریخ کې مونږ ته چا غل نه دی ویلی دا وما كنا سارقين د تله لقد علمتم لاندې داخل دی ځکه علم په احوال مشاهده دا مستلزم دی علم لره په احوال غایبه یعنی زموږ د مشاهدی مشاهدتی حالات تاسو ګوره د دې نه موږ قیاس کوي چې په تیره زمانہ کې موږ چرته غلا نه کړې قالوا فما جزاؤه نو دوی ورته ویلي اصحاب د یوسف علیه السلام چې جزای تاسو وټاکئ ځکه د مصر په قانون کې د ځان سره نه شوي سره ولې فما جزاؤه هو زمیر یا سوع تراجه ده په حذف د مضاف فما جزاء سرقه الصاع څه د جزا د سرقې د سوع نو یا ضمیر سوع ته راځي دی او حذف د مضاف پکې وکا ما جزاء سرقه السوع او یا ضمیر سارق ته راځي کا ما جزاؤه څه د جزا د سارق جزا جنایت ته مضاف کیږي او صاحب د جنایت ته مجازا مضاف کیږي او یا داسې چلو که چې هو ضمیر سارق ته راځي کا او حذف د مضاف پکې وکا ما جزاء سرقته څه د جزا د سرقې د سارق ان کنتم کاذبین دلته کلمه د ان راوړه رعایتا لجانبهم ان د مشکوک په مشکوک ورداخليږي نو دلته د دوی په ګمان کې د دوی د اغلا مشکوک و نو د دوی د ګمان مطابق ان راوړو قالو دوی ورته په جواب کې ویلي چې جزاؤه دا خبر مقدم ده د د جزا چې دا من وجد فی رحله یعنی اخذ من وجد فی رحله په دې کې دفه د اعتراض درته کوم جزاء دا خبر مقدم ده او من وجد مبتدا مؤخره ده مبتدا مؤخره ذات ده او خبر مقدم صرف وصف ده لہذا دلته د من وجد نه مخکې صرف وصف مقدر کا جزاؤه اخذ من وجد فی رحله جزای چې دا گرفتاری د هغه چا ده چې اوموندل شو دا جام داغه په بار کې نو د د گرفتاری یو کال به د غلامی من وجد فی رحله جزاؤه اخذ من وجد فی رحله تعبیر په من وجد باندې وکړو دا سی ونه ویل چې جزاؤه من سرقه جزای اخذ من سرقه ده په دې کې کمال نزاهت خپل ته اشاره کوي چې دا د غلا لفظ زمو په خلم ناراضي د غلا د لفظ نه موږ ساتو د غل نه موږ تعبیر په دې وکړو چې من وجد فی رحله فهو جزاؤه فهو ضمیر اخذ تراجه ده مخکې د بار د ورور نه لنفي التهمه ثم استخرجها بیرویستان په بعضی تاریخي روایتو کې راځي چې کله دا د یو لسورونو بارونه تلاشي شو نو پاغي کې جام نه و نو بیا دا د کشر رور بار ته خبر را ورسېده نو دی پولیسو ویل چې ما اظن هاذا اخذ شيئا په دغه مې څه ګمان هم نه کیږي چې را د بڅ پټ کړی وي نو د لسونه ورپسې کلک شو چې لا والله لا تترکو نه به پرې دی حتی تنظر فی رحله تر دې چې د د بار بم تلاشي کوي د دې لپاره چې پوره تسلی دی وشي نو چې د د باري تلاشي کړو ثم استخرجها بيدا جام رويست من وعاء اخيه د بار د ورور خپل نام کذالک ان مثل ذالک قید العجیب د دې عجیب تدبیر په شان باندې کدنا لیوسفم لار او تدبیر مو ورزده کړو یوسف علی السلام ته لار او تدبیر مو ورزده کړو یوسف علی السلام ته ما کان دا دغه د اعتراض د جمله مستأنفه ده چې لما فعل ذلك الله پاک دا تدبیر ولې وکړو دا تدبیر د دې وجنه وکړو چې ما کان لی خذا خو نو جایز یوسف علی السلام ته چې نیولې وي خپل ورور فی دین الملک په بادشاہی د ریان ابن الولید کې په قانون د ریان ابن الولید کې ځکه داغه په دین کې جزاء تضاعف الغرم د چند تاوان الا یشاء الله یعنی بحال من الاحوال الا یشاء الله مگر چې د الله اراده ورته وشي الا یشاء الله اخذه بذلك الوجه مگر دا که الله اراده کړې وي د د گرفتاری په دې طریقه چې د کنعان د قانون مطابق دا د ځان سره ایثار کذالک کدنا لیوسف د دې لاندې مفسرین لیکلي مفسرین لیکي چې دا آیات کریمه دلیل ده په جواز د حیلو شرعیو د فقه په کتابونو کې کتاب الحیل راځي کتاب الحیل حیل په لغت کې جمع د حیلې د چل ته وایي خو په اصطلاح کې څه ته وایي په خفي لار باندې ځان مقصود تر رسول نو په خفي لار ځان مقصود تر رسول دي ته حیله وایي نو چې په دې کې ابطال د حق او احقاق د باطل نه دي ته حیل شرعیه وایي چې ابطال د حق پکې نه او یا ابطال د ابطال د حق یا احقاق د باطل نو چې دا پکې نه د حیل شرعیه جایز دی ولی جایز دی ګوره حیله په دوه قسمه ده یو حیله قولیه ده چې دې ته توریه وایي یوسف علی السلام څومره توریه وکړي نو حیله قولی خو ټول پیغمبرانو کړي کنه پیغمبر علی السلام هم حیله قولیه کړي ده یعنی توریه کړي ده نو امدارنګ چې حیله قولیه جایز ده توریه جایز ده نو حیله فعلیه هم جایز ده دوه تعبیر کولای شي یو حیله قولیه ده بل حیله فعلیه ده او یا یو توریه قولیه ده بل توریه فعلیه ده نو چې توریه قولیه جایزه ده دا په فقه کې چې کتاب الحیل کې ذکر کیږي دا توریه فعلیه ده نو توریه فعلیه هم جایزه ده فعلی توریه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي او قولی هم کړی دي پیغمبر علی السلام په یو کلی حمله کوله نو صحابه او تبلک مثلا پیغمبر علی السلام بچي په جم باندې جنگ کولو د جم په علاقه نو خلکو ته به داسې ویلي چې شاکس طرف ته رواني شاکس طرف ته نو د شا کس والا به ځان جنگ ته تیار کړو چې په موږ را روان دی د جم والا به غافل نو پیغمبر علی السلام به په دوی ورغلو نو دا توریه فعلیه او قولیه پیغمبر علی السلام کړی ده ام د حیل شرعیه دي نو حیل شرعیه جایز دي لکه دلته چې یوسف علی السلام ته الله پاک فرمای کدنا حیله فعلیه می ورته جوړ کړه حیله فعلیه په خبره پوه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك بحال من الأحوال إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء من اوچتو درجات رتبه د علم درجات منسوب د بنا بر ظرفیت رتبه د علم او یا درجات منسوب د بنز بنز عد خافظ من اوچتو درجات ته نرفع صيغه د مضارع ذکر کړم اشاره استمرار د دې رفع ته کوي چې علی الاستمرار موږ مرتبه اوچتو د چا اوچتو من نشا وغه چاته چې زمو اراده ورته وشي رفعه د چا د مرتبو د اوچتولو اراده چې وکړو دغه مرتبه اوچتو نو ګوره دوی د غلو په حیثیت ولاړو دلته نو کېدل شي د الله په دې کې حکمت چې د دوی مرتبه په دې اوچته کی دوی غلنو خو د غلو په حیثیت ولاړو نو دا د ګناهونو یو کفاره ده کنه په دنیا کې یو مصیبت پیراغلو نو هغه تیرو ګناهونو لپاره به دا کفاره شي وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر عالم بل عالم شته د هر پوه د پاسه بل پوه شته سوا د الله نه د الله نه بیا اوچت بل پوه نشته قالو ان یسرق دوی ورته ویل چې ان یسرق ان یسرق صيغه د مضارع ذکر کړه حکایتا للحال الماضیه حکایت د حال ماضی ده او کلمه د ان ذکر کړه تر اوسه پوری د دوی جزم نو چې د بغلا کړی ځکه د په بار کې جام راووتو نو مخکې د دوی په بارونو کې د دوی سمنونه راوتی وو پیسې راوتی وي نو هغه غلا نه ونه دا به څنګه غلا شي نو کېدې شي دا جام پکې بل چي خي نو بیم صيغه د تردید ذکر کړه خو دلته لک تقصیر وکړو تقصیر دا وکړو چې په کار د یوسف علی السلام سره کلک دلایل ویلوي چې د چا په بار کې د جام راوتل دا دلیل د غلا دی دا خو د غلا دلیل نشي کېدی تیر ځلې زموږ په بارونو کې زموږ پیسې راوتلې وي چې هغه دلیل د غلا نه شو استاد د خزانه نه پکې راوتلې وي نو چې هغه ته دلیل د غلا نه کړو دا جام ولې ته دلیل د غلا ګرځوي دا دلایل ونه ویلې نو دا تقصیر وکړو لدی وجنه یعقوب علی السلام خفه شو قالوا ان يسرق کده غلا کړی وي فقط سرق اخ له من قبل نو په تحقیق سره غلا کړی و د دورور من قبل د دینه مخکي عبد الله ابن عباس فرمای چې د یوسف علی السلام د مور د طرف نه نکو دا غبوتو د سرو زرونه یا د سپینو زرونه دا غره پټ کړي او مېده مېده کړي او پلار کې غورځول اگر چې دا غلا نه د خصورت د غلا ده او یا دا چې د خپل ترور کر اوسېدو نو کله چې ټیم پوره شو واپس خپل پلار ته راتلو یعقوب علی السلام پسې ورغلو چې یوسف علی السلام راولي نو توري ور باندې زړه نه کېدو د خالی د پلار خو زړه یې نه کېدو نو چې زړه نه کېدو د اسحاق علی السلام یو کمربند هغه ورته د ملانه وتړلو د چې بهر رويستو ترور ور پسې आवाज وکړو چې دی وراره می غلا کړی دا ته ودرو چې ودرولو کمربند ترې نه راخلاص او دا کنعان د یعقوب علی السلام په زمانه کې خو قانون دا و چې چا غلا کړي و یو کال به ور سره پرې خودو نو یو کال نورم د ترور سره پرې خودو نو په دې طریقې دا د ځان سره ایثار کړو غلا نه وخو نوم د غلا و فاسرها ها ضمیر د مقاله ته راځي ده فاسر مقالتهم یوسف پټکړه د دوی مقاله یوسف علی السلام فی نفسه په خپل نفس کې ولم يبدها لهم او دوی تخکارا نکړه دلته مفسرین لیکي لا قولا ولا فعلا نی قولا ورته ښکارا کړه او نی ورته فعلا ښکارا کړه قال یعنی فی نفسه د ځان سره ویل دا کلام نفسی دی انتم شر مکانا یعنی منزلتا تاسو بدترین یی په اعتبار د مرتبه په غلا کې په غلا کې تاسو مرتبه د ټولو نه مخکې ده کمال نه غلا کوي نو د یعقوب علی السلام نم د بچی غلا کړو نو دا کلام نفسي دی کنه بعضی خلک کلام نفسي نه مني که کلام نفسي موجود نشي قال نه کلام نفسي مراد نه کی نو د لم یبدها لهم او د قال په مابین کې به بیا تدافور شي لم یبدها لهم په دې دلالت کوي چې ورته ښکارای نه کړه او قال په دې دلالت کوي کدا کلام لفظي شي چې ورته ښکارای کړه لہذا دا کلام نفسي دی والله اعلم افعلو د پاره د مبالغه ده الله خو عالم ده بما تصفون په هغه څه چې تاسو بیانوي قالوا يا ايها العزيز دی ورونه ورته ویل چې اے عزیز مصر ان له ابن بشک د د پر پلار دین شیخن هغه بوډا دین کبیرن ډیر لوی دی په علم کې فخذ احدنا مکانه یعنی بدله نو ونیسا بلکې زمونږ د پځه هغه بستا یو کال خدمتو کې ستاسو رب غلام شي ان نراک من المحسنین بشکتا منګورو د نیکو کارو نه زموږ سره ته زموږ سره ډیر احسان کوي استا عادت احسان دی قال یوسف علی السلام ورته فرمایل معاذ الله یعنی نعوذ بالله معاذا پنانی سو الله ته پنانی ولا ان ناخذ یعنی من ان ناخذ د دین چې موږ نیسو الا ما وجدنا متاعنا عنده مگر هغه څوک بنیسو چې موږ موندلې ده خپل سامان دا غسرم ان اذن یعنی اذا اخذنا غیر ما وجدنا متاعنا عنده موږ په دغه وخت کې چې کله غیر ګناګار د ځان سره ایثار کوله ظالمون فی مذهبکم موږ بس تاسو په مذهب کې ظالمان یو او یا د یوسف علی السلام مقصد دا و چې الله پاک ماته د وحی په ذریعہ باندې دا حکم کړی دی چې ابن یمین د ځان سره ایثار کړ اوس د قبل څوک د ځان سره ایثار کم نو د الله د حکم مخالفت برش نو بیا به ظالم شي فلما استيئسوا منه چې کله دوی نه امید شو د یوسف علیه السلام نه استفعال په معنا د فعل دی یعنی یئسو بعض علما وسینو تا زائد دي د مبالغه د فاره یعنی یئسو یئسن کاملا چې کله په کامله طریقه نا امید شو کامله نا امیدی دا و چې الله ته پناه نیولې ونی ولا و اعوذ معاذ الله او دارنګي دبل کس اشارولو ته ظلم ویل نو دوی پوه شو چې دا مشکله ده چې و زمون په ځای د ابن یمین په ځای بل څوک اشاره نو خلصو یعنی انفردو دوی ځان ته شو نجیین یعنی متناجینا حال دا چې مشوره کوونکي وو نجیه یعنی متناجی نه د حال مفرد ذکر کړو ځکه دا مصدر د په اعتبار د اصل قال کبیرهم او ویل د دوی مشر چې شمعون یا یهوزاو علم تعلم و یا تاسو په دې نه پوهیږئ ان اباکم چې تاسو پلار قد اخذ علیکم په تحقیق سره اخذ دې دې په تاسو باندې موثقا من الله موثقا یعنی عهدا مضبوط وعده من الله د الله د طرف نه اخذ دې یعنی د الله په اذن تاسو نه مضبوطه وعده واخیسته ومن قبل دا متعلق تفرتم پورې دی ورسته فرتم ومن قبل یعنی من قبل هذا د دینه مخکې د ابن یمین نه مخکې ما فرتم ما زائده ده ومن قبل فرتم فی یوسف من قبل من قبل تاسو تقصیر وکړو په یوسف علی السلام کې من قبل د ابن یمین نه مخکې د سره به زه ونه خوځېږم د دې ځمکې نه حتی یأذن لي ابي تر دې چې اجازه وکړي ما ته پلار زما او يحكم الله لي او یا الله ما ته فیصله د خروج وکړي وهو خير الحاکمین او الله پاک چې دی خیر الحاکمین بهتره فیصله کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم تاسو واپس خپل پلار تم فقولوا ورته وایي چې یا ابانا ان ابنک سرق نو درې زمانی ورک شو یوسف علی السلام مخکې ورکو ابن یمین د غلا په تهمت کې گیر شو او دا دریم په خپل پاتې شو نو خپل پلار ته ورشي ورته وای چې یا ابانا ان ابنک سرق وما شهدنا علیه موږ شاهدینه د ویلې په ده الا بما علمنا مگر په هغه څه چې موږ پی پویو وما كنا للغیب حافظین او موږ نه یو د غیب د پاره حفاظت کوونکی موږ څه پویو چې د بغلا کوي چې کله موږ تاسو سره وعده کولې وانا لصادقون فيما اخبرناك به او بشک موږ رښتینی یو په هغه څه کې چې موږ تاسو ته خبر درکړو قال ورته فرمایلی یعقوب علی السلام بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې خیسته کړي تاسو ته نفسونو تاسو یو امر یعنی تاسو بری نه یې بری ولې نه یې تاسو سبب د پاره د د گرفتاری یې وجه دا ده چې سبب د گرفتاری خو یو د دې وجه نه چې تاسو ولې ورته د کنعان قانون پیش کولو چې د کنعان په قانون کې د غل سزا دا ده چې هغه به د دې مسروق منه چې د چا نغلا شوی یو کال به دغه غلام کیږي نو تاسو به پریخو چې د مصر په قانوني فیصله کړې وي ډبل جریمه به اخستې وي انور به زما زوی نه ورکېدو نو تاسو ورته د کنعان قانون پیش کړو چې موږ سره د کنعان د قانون مطابق خبره وکړه دویم تاسو سبب د دی چې تاسو کامله دفاع ونه کړه د جام راوتل کله د غلا دلیل دی مخکې تاسو په بارونو کې سرمایه راوتلې هغه تاسو د غلا دلیل نشو او چې د ابن امین په بار کې جام راوته دا د د غلا دلیل دی نو د دوی د دې دفاع په ځای باندې چې دا دفاع کړي وي دوی داسې ورته ویلي د دې الزام تایید وکړو چې ان سرق فقط سرق اخ له من قبل تایید وکړو کنه د دې تایید په وجه باندې تاسو سبب د اشارولو د دخول تاسو به تایید نه کول دفاع بم کوله نو خیسته کړه تاسو ته نفسونو تاسو یو امر فصبر جمیل اجمل به صبر جمیل باندې بز صبر کوم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا قریب دی الله چې ما تراتللو کې په دې زمانه می جميعا ټول یوسف ابن یمین او شمعون درې واړه پاتې شوی نو ماته به الله درې وړه راولي او دا امید د هغې خوبونو د وجې نه چې یوسف علیه السلام لیدلی انه هو العلیم الحکیم بشک الله پاک چې دی ډیر زیات عالم او د حکمت والا دی وتولى عنهم یعنی اعرض عنهم اعراض د دوی نه وکړو وقال وی فرمایل یا اسفا یعنی یا افسوزا راشه دغه دی وخت دی جواب د ندا حذف اے افسوز راشه دغه دی ټیم دی پښتو کې افسوس او اشد الحزن علی ما فات سخ غم په ما فات باندې دې ته اسفا وای اسفا کې الف بدل د یا د متکلف نه متکلم نه دی د تخفیف د پاره اصل کې یا اسفی دی یا اسفی ای زما افسوزا دانی دا جواب حذف دی احضری فهذا اوانو کې راشه دغه دې ټیم دی علی یوسف په یوسف علیه السلام افسوس په یوسف علی السلام وکړو ها دلته دوه اعتراض درته کوم اول اعتراض دا دی چې دلته یوسف علی السلام ډیر زیات خفه شو او وبیدت عیناه سترګې سپینې شوې د ډیر غم نه د وبیدت عیناه دوه معناګانې دي یو معنی دا د چړون شو قیل کنایه عن العمی واختاره ابو حیان ابو حیان نحوی فرمای چې وبیدت عیناه دا کنایه د ډونوالي نه ده یعقوب علی السلام د زوی په غم کې ډون شو او دلیل دا پیش کړی دی چې ورسته الله پاک فرمای فرتد د بصیرا نو دی وګرځیدو بیرته بنا نو معلومیږي دا چې دا غنه مخ کې ډون شوی او بعض علما فرمای چې نه وبیدت عیناه کمزوري شو سترګي دا کنه د کمزوروالي د سترګونه ده پورا لون شوی نو یدرک ادراکا ضعیفا کمزور ادراکی کولو لګ لګ غوند ادراکی کولو ډیر ادراکی نه کولو دا آیات د دې لپاره دلیل دی چې تاسف افسوز او بقا په مصیبتونو باندې دا جایز ده یو سړی افسوز کوي او جړا کوي په مصیبتونو یعقوب علی السلام افسوز او جړا وکړه په بخاری او مسلم کې د انس رضی الله عنه روایت ده چې د پیغمبر علی السلام یو زوی وفات شو ابراهیم نو یو سوال دا دی چې د پیغمبرانو په باره کې الله پاک فرمایي ان اخلصناهم بخالصه ذکر الدار یعنی انبیا په یو خاص صفت مخصوص دي چې د اخرت د کور یادول دي نو یعقوب علی السلام د اولاد په محبت کې دومره ولی مغ... دومره ولی مشغولو چې څلويخ کال د یوسف علی السلام پسې وژړل یا په یو روایت کې اتیا کال ورپسې وژړل او دلته د سترګو نظرم د ډېری ژړا د وجنه ختم شو نو په کار دی چې د سره د اخرت غم وي د اولاد په محبت کې ولی دومره مصروف تاسو ورته جواب ورکړئ چې المحبت بما يتعلق بالاخره محبت الاخره د متعلقات د اخرت سره محبت او د اخرت سره محبتي د پیغمبر علی السلام سره مو محبت کو کني کو دا د اخرت سره محبت ده نو د یوسف علی السلام سره د محبت هم دغه مثال دی دا خو د الله پیغمبرو په د کې خو یوازې د حسن کمال نه و بلکې د خو د الله پاک دمنه پیغمبرو خپل سیرت ور سره و البته دومره وا چې لږ دنی حیث دنیوي حیثیت هم پکې و د یعقوب علی السلام د مینې دوه حیثیت و قوي حیثیت پکې د دینو او لګ حیثیت د دنیا مور سره مخلوطو نو چې لګ دنیوي حیثیت پکې وو د دې وجه نه په یعقوب علی السلام الله پاک څلويخ کاله امتحان را وستو څلويخ کاله ترې نه جدا کړو قرطبي کې واقعا لیکل شوی دا چې یعقوب علی السلام یو ورځ مونږ کولو او یوسف علی السلام ویدو نو د خراره په مانځ کې کولو یعقوب علی السلام په دې مانځ کې د ته متوجه شو ډیره مینه پر راغله نو چې ډیره مینه راغله او یوسف علی السلام ته وکتل نو الله پاک فرمایل چې هغه سترګې به درنوالم چې په مانځ کې د بل چاته په مینه ورواړولې نو الله پاک ډون کړو یعقوب علی السلام لګ دنیوي حیثیت پکې او نور زیات دینی حیثیت وبيضت عيناه من الحزن سپین شوې سترګې د حزن نم الحزن سبب البقاء حزن سبب د پاره د جړا دی والبقاء سبب لابياز عينه ژړا چې د سبب د پاره د سپینوالو د سترګو دی نو دلته سبب السبب په مقام د مسبب باندې ګرځیدل دی او قیمه سبب السبب مقام السبب سبب د سبب قائم مقام د سبب ګرځیدل دی د حزن په وجه سترګې نه دي سپینې شوې د چا د چا په وجه سترګې سپینې شوې د ژړا په وجه خو ژړا ولې راغله د حزن په وجه نو سترګې د ژړا په وجه سپینې شوې خو ژړا د حزن په وجه راغله لدی وجه نه سبب بعید ته اضافه وکړه فهو کظیم یعنی ممتلئ غیظا غما دا د غم نه ډکو نو کظیم د فعیل وزن د په معنا د مفعول نو د غم نه ډک قالو دوی ورته ویل تالله تفتئ خا دا یو سوال شو کنه ما درته ویل دوه اعتراض درته د فکوم دویم دا چې د د خدري بچي ورک شو او ژړا او افسوس د یو بچي پسې کوي یوسف پسې یوسف بی ګناه ورک شوی وو او دا دریم زوی چې پاتې شو په دغه چا څه زور نه کړی دا په خپل پاتې شو په دغه غم نه دی پکا او ابن یمین خو د غلا په تهمت کې پاتې شو نو کرشتیا د غلا تهمت وی او دا د غلا خبره وی نو بیا په غم غم نه دی پکا نو په یو باندې زکه غم وکړو قالوا تالله دوی ورته ویل چې په الله مې دې قسم تفتئو ته همیشه تذکر یوسف چې یادوي یوسف علیه السلام نو بس قوي غم ته وایي او بعض علما فرمایي چې بس څه ته وایي تفریق الشی کبس الريح التراب خاورې چې ته په لاس کې واچې او داسې پوکي نو بس التراب ټوټه ټوټه والوتې دا خاورې نو دا غم داسې غم دی چې یعقوب علی السلام طاقت نه لري او لکه دا خاورې چې په پوکي والوزي او میده میده خوري وریش نو داسې د یوسف علی السلام په غم کې زم میده میده او خور ور شوم نو بس شي نو دا صيغه د مصدر د په معنا د مفعول نو استعاره استعاره تشریحیه به پکې انما اشکو بسی یعنی غمی و حزنی او خپل حزن الى الله دا الله پاک ته د دې شکایت کوم واعلم من الله من بیانیه ده ما لا تعلمون من الله او زه خبرم په مالا تعلمون باندې د مالا تعلمون من الله یعنی من رحمت الله چې د الله رحمت ده من الله دا د ورسته مالا تعلمون لپاره بیان ده او بیان کله په مبین باندې را مقدم کیږي او یا من ابتدایه ده واعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ د چا د طرف نه اعلم من الله د الله د طرف نه پې پوهیږم الله ما ته وحی کړی دا چې یوسف علی السلام مړ نه دی ژوندی دی یا بنی یذهبو ای زما زامنو لاړ شئ فتحسسوا اصله الادراک بالحاسه خپل معنی د علم احساسی ادراک بالحاسه خو د دې سره لازم د تعرف نو دلته معنا د تعرف فتحسسوا پیژندنه وکړي یعنی لټون یا لټون وکړي می یوسف من په معنا د عند او یا د تبعیض د پاره ده فتحسسوا لټونه وکي خبرم من اخبار یوسف کمن د تبعیض د پاره کوي دا یو خبر د اخبار د یوسف نام و اخیه او دغه د ورور نه چې ابن یمین ده ولا تیأسو من روح الله هغه درې مرو یاد نه کړو ځکه هغه نه وی سار شوی هغه خو چا په زور نه وی سار کړي په خپل یې سار شوی ولا تیأسو تاسو من امید کیږئ من رحمت الله د مهرباني د الله نه انه شان دا دی لا یأسون نه امید کیږي من روح الله د مهرباني د الله نه الا القوم الكافرون مگر کافر قوم د الله د مهرباني نه امید کیږي جمهور علما فرمایي ان اليأس كبيره نه امیدی د الله د رحمت نه کفر نه ده بلکې ګناي کبیره ده او په دې آیات کې راغله چې کافر نه امید کیږي نه امیدی کفر ده نو تاسو به داسې وایي چې دا د صفاتو د کافرانو نه دی لکه لا یزنی زانی و هو مؤمن زنا نه کوي زناکار په داسې حالت کې چې دی مؤمن یعنی دا زنا صفت د کافرانو دی من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر چا چې مونږ قصدن پرې خود دی کافر شو یعنی دا مونږ پرې خودل صفت د کافرانو دی نور دې په نه کافر کیږي خو صفت د کافرانو په ځان کې راوستو نو دلته یو مسلمان د الله د رحمت نه نه امید دی نو دې کافر نه دی خدا نه امیدی چې دا صفت د کافرانو ده نو د کافرانو صفت پکار دی چې مسلمان په ځان کې رانه وایي امام رازی رحمه الله فرمایي چې نه امیدی ولی صفت د کافرانو ده د دې وجه دا ده چې نه امید سړی دغه په عقیده کې دی چې الله قادر نه دی چې په ما راحت راولي او یا عالم نه دی زما په دې تکلیف او یا کریم نه دی او دا عقیده ساتل چې الله قادر نه دی چې زما دا تکلیف لري کی یا زما په تکلیف خبر نه دی او یا الله کریم نه دی نو دا درې وړه عقیدې د کفر دي خو شو نو ځکه دا صفت د کافرانو دی لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون په دې خو پوه شو دا خو امام رازي رحمه الله ویلي چې نا امیدي ولې کفر دی وای ځکه د نا امیده سړي درې عقیدې وي یو عقیده دی چې الله قادر نه دی چې زمانه تکلیف لري کې دویم الله قادر نه دی الله عالم نه دی زما په دې تکلیف او دریم الله کریم نه دی وای دا درې وړه عقیدې د کفر دي لیکن روح المانی ولا به په تفسیر کبیر رد کړی دی چې دا غلطه ده چې نا امیدي صرف د دې درې وجن د دې درې عقیدو د وجن راځي کله کله نا امیدي د دې وجنې چې سړی تخپل ګناه غټ ښکاری سړی ته خپل ګناه غټه ښکاری د دې وجه نه دی نه امید دی زما یو مقتدیو نو هغه ډیر به ځان ته ګناګار ویلې نو د الله د رحمت نه بیخي نه امید او د خپل ګناهونو د وجه نو کله د خپل ګناهونو د وجه نه موږ ټول داسې یو چې کله بیخي نه امیدې مرتبه ته ورسیږو او کله کله د دې وجه نه سړی نه امیدې چې خپل ځان د الله د رحمت لپاره اهل نه ګڼي دا اعدري وړ عقيدي چې امام رازي ذکر کړی دا یو په تصور کې نه راځي بلکې خپل ګناي په تصور کې راځي چې زما ګنا ډیره غټه ده د دې وجنه نه امید ده یا زه اهل د الله د رحمت نه لدی وجنه نه امید ده نه نه امیدي هر ځای کې کفر نه ده په خبره پوه شو ګناي کبیره ده خو صفت د کافرانو خراب صفت لدی وجنه وی فرمای لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليهم نو فلما دخلوا چې کله داخل شو دا ورونه په یوسف علی السلام بعد ما رجعوا الى مصر ورسته د دینه چې دوی مصر ته بیا ورغلو الله پاک د دوی بیا ورتلل ذکر نکړو مطلب دا دی د الله پاک چې دا دریم ځل تل ډیر په تیزی وو فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز نو او فرمایل دوی یوسف علی السلام ته چې یا عزیزا مسنا واهلنا الضر رسیدلې زمونږ ته او اهل زمونږ ته الضر یعنی الهزال من شدت الجوع ډنګروالی او خوروالی د ډېرې ولږې نه وجئنا ببضاعت او موږ راتلل کړي دي تا ته ببضاعت په سرمایه باندې په پانګې باندې په سمنو باندې مزجات یعنی ناقصه چې هغه ناقص دي یا مزجات مدفوعه هغه ډیککړې شوې دي تاجران نه اخلي خو بیا هم ته زموږ سره احسان وکړه په دې باندې موږ ته یو څه راکړه فاوف لنا الکیل یعنی اتمم لنا الکیل پوره راکړه موږ ته پیمانه او زموږ د قیمت ته موږ ګوره چې دا خو ناچله دی نو د دې په وجه موږ ته غنم مه کموه وتصدق علینا او احسان وکړه په موږ تصدق علینا احسان پیغمبر صدقه نه خوري خو نه د پیغمبر اولاد صدقه خوري نو صدقه په وی حرام ده نو احسان وکړه په موږ په یو حدیث کې دی قصر مونږ ته صدقه ویل شوې ده قصر مونږ چې په سفر کې دی ته په حدیث کې صدقه ویل شوې صدقه تصدق الله بها علیکم دا قصر مونږ چې دا صدقه ده الله د دې تصدق په تاسو باندې کړی دی یعنی یو احسان د الله د طرف نه دی چې په تاسو یې کړی دی وتصدق علينا دویمه معنی ده تساهل علينا زموږ سره نرمي وکړه نو د صدقې خپل معنا بنه مراده و چې خیرات وکړه په موږ ان الله یجزی المتصدقین بشک الله پاک چې ده جزا ورکي احسان کوونکو ته یا تساهل نرمي کوونکو ته نو کله چې د پلار واقعه ورته ذکر کړه چې څلويخ کال د یوسف علی السلام پسې وژړل او اوس بل ورور ته دلته د ځان سره بندي کړي دي نو پستر ګو زمو پلار ورون شو څلويخ کال ژړا خو په خله یادېږي خو حقیقت ته چې وړه ډیره ګرانه مسله ده څلويخ کال وژړل او دومره وژړل چې پستر ګړون شي او د دویم زوی د وجې نه بیا درې زامن ورک شي نو دا ډیره ګرانه مسله ده په خله اسانه یادېږي نو یوسف علی السلام هم د غم ته ټینګ نشو نو چې ټینګ نشو سمدستي راز ورته افشا کړو چې زه یوسف یم قال هل علمتم ایا پوهیږئ ما فعلتم بيوسف چې څه فعل کړو تاسو په یوسف علی السلام واخیه او دغه په ورور ورور سره څه کړی ورور خوال او رټل ساتلو او د ورور نه جدا کړو د ورور سره دا ظلم کړو چې ورور د ورور نه جدا کړو او خوار او رټل ساتلو اذ انتم جاهلون چې کله تاسو نه پوهان وای د دوی د طرف نه عذرم پیش دغه دي څلويخ کاله د ظلم سزا څلويخ کاله ظلم چې یو چا سره وکي هغه به څنګه انتقام اخلي یوسف علی السلام د دوی د طرف نه عذر پیش کړي اذ انتم جاهلون چې کله تاسو نه پوه وای په عقوبت د خپل فعل معذور وای پروا نه لري دا ظلم کې معذور وای قالوا انك لانت يوسف استفهام د تقریر د پاره ده لدی وجنه مؤکد په ان او پلام باندې کړو تاکید او تقاضا د تحقق کوي او تحقق منافی د استفهام حقيقي سره ده نو انك د استفهام معنا درته نکوم استفهام تقریری معنا درته کوم آیا بشکا ته چی لانت خامخا داتی یوسف یوسف آیا بشکا ته چی خامخا داتی یوسف یوسف لانت یوسف انت مبتدا د یوسف ورته خبر ده دا جمله خبر ده پر د ان ده قال انا یوسف او فرمایل ورته یوسف علی السلام چې او زه یوسف وهذا اخي مبالغه فی التعریف ورته کوي زه یوسف یم او زما تعریف دا دی چې دا زما ورور دی قد من الله علينا په تحقیق سره احسان وکړو الله پاک په مونږ باندې انه شان دا دی من یتقي یتقي نفسه مما یوجب سخط الله خپل ځان ساتي د هر هغه څه چې الله په قهر کیږي ور باندې او یا د یتقی لازمی معنا وکا یتقی یعنی یفعل التقوا څوک چې تقوا کوي او یصبر صبر کوي فإن الله لا يضيع اجر المحسنين نو بشک الله پاک چې نه جای نه ځای کوي اجر د محسنینو نو په دې کې طالبانو تم یو بشارت ده بعضې طالبان زه ګورم په شری جامع کې نښتي شپاړس وارې مو وایي هلکه مې وایه یو ځل یې ووایه په الله اعتماد وکړه ان الله لا یضیع اجر المحسنین خو کما حقه یې ووایه نورې الله ته پرېږده الله یې در زده کوي او الله دنه د تدریس خدمت اخلي ځکه تا احسان کړی دی خواري دي کړې ده طالبي دي کړې ده ضرور دي الله پاک درنه د دین خدمت اخلي نه امید کیږه ما الله نه ځای کوي اجر د محسنین خو کله سړی نه امید شي خپل ځان په خپل خراب کی قالوا تالله ندوی ویل په الله مې دي قسمي لقد آثرك الله علينا يعني اختارك الله علينا په قصد باندې موږ دا ګناه کړې ده ځکه د خطا خپل معنا ده تعمد الذنب او د اخطا معنا ده اذا اذنب من غیر تعمد که خاطئین د اخطا انا کوي نو بلا قصد ګناه ته وي او که د خطا انا کوي نو قصدن ګناه ته وي دوی خو خطا نه وکړي یعنی هغه بلا قصد کار خو نه وکړي قصدي کار کړو نو دا خاطئین به د چانه ګرځوي د خطا انا په معنا ده تعمد ال یعنی المتعمدین للذنب قال لا تسریب علیکم اليوم او فرمایل ورته یوسف علی السلام لا تسریب نبی ملامتیا علیکم پتا سو باندې اليوم نن ورځ لا تسریب علیکم یغفر الله لكم ليس التقييد لافاده وقوع التسريب في غيره مطلب دا نه چې نن ملامتیا نشته سبا تشتا ځکه چې په اول ملاقات کې په اول د غصې کې چې څوک ته ملامت نه کین ورسته خو غصه سړی کې ورسته به په طریقې ولا نشته لا تسریب علیکم اليوم نن ملامتیا نشته چې نن خطرناک ورځ ده نو په ورسته ورځو کې خو به په طریقې ولا ملامتیا نشته یغفر الله لكم مغفرت بو کې الله تاسو ته او هو ارحم الراحمین او الله ډیر زیات مهربانه دی د ټولو مهربانو مهربانانو نه الله ډیر مهربانه دی اذهبوا بقميصي هذا اذهبوا تاسو لاړ شئ بقميصي یعنی متلبسین بقميصي حال دا چې تاسو متلبس یئ زما د دې قمیص سره هاذا چې دا ده چې تاسو زما د دې قمیص سره متلبس یئ دا قمیص ویسئ لیکن راجح دا دا چې هغه قمیص چې په دې ورځ اغوسته و د پیغمبر علیه السلام په قمیص کې برکت دی د دې د برکت د وجنه الله دا غسترګي جوړ کړي دا تبرک دی تبرک دا توسل یو قسم دی د توسل بالذوات الفاضلتین نو تبرک باثار الانبیاء والاولیاء دا د څلور وړو امامانو په نسبت باندې جایز او اتفاقی مسله ده د هیڅ چا په دې کې اختلاف نشته په دې پوه تبرک د تبرک دوه معناګانې دي ښا یو د تبرک معنا د تعظیم او یو د تبرک معنا د کثرت النفع دا د کثرت النفع په معنا باندې تبرک په هر شي کې شته د پیغمبر په قمیص کې هم دا د تبرک راغی خو خو شرط ورته ایمان دی ال تبل ځکه پیغمبر علی السلام عبد الله ابن ابي ابن سلول ته قمیص ورکړو خو الته برکت حاصل نکړو دلته چې قمیص ورکړو تبرک په حاصل شو سترګې په جوړ شو وجه دا د چلته سړی کافرو او دلته پیغمبرو صحیح شو نو د کافر د پاره توسل بالذوات الفاضله فائدہ نه کوي او تبرک ورته فائدہ نه کوي او مسلمان ته تبرک فائدہ کوي خوش ما یو واقعا ورېدلې ده والله اعلم چې رښتیا به کدروغ وي مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وی ورځ د پیښور نه ثوابې تتلو دا پنځپیر مولا مر سره په ګاډي کې کېناستو دا پنځپیر مولا په دې کې ډېر تشدد کوي هغه چې کوم مړ شوی دی چې تبرک شرک دی تبارک الذی بيده الملک هغه تبرک آیتونه چې په معنا د تعظیم سره هغه پیش کړي نو به هر تقدیر وای مفتی فرید صاحب ورته وای ما اوریدل داسې واقعا ده ګپې ور سره لګولو خو پیژندوی وای نه مفتی فرید صاحب نو مفتی فرید صاحب د ته وای چې ته کم ځای دا وای زه د پنځپیریم څه کارونه کې داسې ترجمه کوم وای خه هغه کسې چې استا په برکت باندې شرک او کفر او بدعت ډیر صفا شو ویو کنه غ زما په برکت ورک شو خ خپل برکت منی او د بل چانه منی واتونی باهلکم اجمعین او تاسو ما ته راتللو کې په خپل اهل باندې ټول خپل ټول اهل را تراوړل سعید لس منټه تفریح وکړئ